قلنا دخلوا هذه القريه دا اوس سکی دا په مینس کې دې ته چا نعمت ویل دی چا ورته نعمت ویل دی ابو حفص دمشقی په لوباب کې هغه وی دا نعمت خو مونږ وای نه دا زجر دا څه دی دا زجر دی او دا نقمت ته عذاب وته ذکر کوي ښا عذاب وته ذکر کوي دا واقع و اذ قلنا دخلوا دا په دوو آیاتونو کې راځي په دې کې یو سبب د عذاب ذکر کوي یو سبب السبب ذکر کوي او بیا عذاب ذکر کوي عذاب ذکر کوي ښا دا درې سيزونه ذکر کوي سبب د عذاب سبب السبب او عذاب دا درې سيزونه ذکر کوي دا واقع په زمانه د موسی عليه السلام کې نه و دا پس د زمانه موسی عليه السلام نه په زمانه د یوشع عليه السلام کې و دی ته موسی علی السلام وی ویلار شي دولس کسان جوړ کړ هغه تفسیر د سورته اعراف کې راشي او وی چې تاسو لار دی باس نامن کو بس نه 10 نقیبه هغه دولس کسان چې کوم موسی علی السلام جوړ کړ وی تاسو لاړ شئ او د اریحا د بیت المقدس ته علاقې ترسد وکړي ترسد ته چې لاړل الته کې عمالقه او جبابره غټ قوم هغه قوم چې دوی ولید کنه بیا پکې تاسو اسرایلی روایت ګورئ نو اسرایلی روایت پکې بیا ناشنا ناشنا د ځان قصې کوي ویل تک یو کافر عوج ابن حنق پوه شو هغه وای دومره خطرناک چې هغه په وای دا هغه مور په پسالور کانال جرب مکه کې باغې پرلت لګول دا څه کسی دي پوه شو کنه هغه وای دې ترور لستونی ته واچول دا دولس کسان شپک په یو لستونی کې شپک په بل کې نو چې دا سی وای یو شکر ورکو کنه ته سره لاړو نو یو به تر په خبره ملتانه چې یو بوته او رابوته کنه چې دوی واپس راړل قوم ورته وی سهال دی دا قصه پکې اصل د خبر حال دوی چې لاړل تر اسو دیو کو پوسټه سختي ورته سخت ښکار شي چې رال لس کسان هغه ویلي وی یار منګه خو یې سم نه کودل تبناسو قسم دې کور شو ها البته وی علاقې ته ورځو په خپل ته غي وتل او بیا به مونږ ورسو وی داسې نه ادا دوه کسان چې وی نه مونږ ورځو خو به هر حال قوم انکار وکړو چې قوم انکار وکړو الله تعالی وی داسې ته مائده کې راځي الله تعالی په دغه راوستو وی فانها محرمه علیهم 40 سنه سلویخ کاله په ویل ازمکه سره بند ده سلویخ کاله په دی باندې ازمکه سره شو ازمکه په حرام شو سلویخ کاله کې دا نسل ټول دا زاړه مړ شو نوې نسل راغې تیار شو چې نوې نسل راغې موسی علی السلام وفات شو یوشع علی السلام د موسی علی السلام ملګری و دا اس قال موسی علی فتاحو کې تراشی هغه چې کوم دنو هغه دوی ته وی چې راځي چې jihad وکړي دا تکړو ځوانانو دوی تربيت خښوي پوه شو نه دړي د حقیقت نه بس وی راځي چې ورځو بس ورخو دي چو او پاغي باندې تبرید وکړو ها هغه دوی واقعا الله تعالی بیانې خو په دې کې بیا دوی نقصانات کړی دا دوی کار وخت لا مرشتا و اذ قلنا یا کفاغه وخت چې مونږ وی ادخلوا هذه القريه داخل شي دغه خارتا د قریه معنی به څه کوي مونږ به د خار کو خا قریه خار ته وای مونږ ځکه وایو کنه چې په مصر کې به مونږ کې ادوی وای چې نه په بخاری کې روایت ته چې اول جمعه جمعت بعد رسول الله بعد مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فی قريه من قرى البحرين او فی جواسا قريه من قرى البحرين جواسا کې وګوره وای قریه کې مونږ شو نو وای قریه څه کوي قريه خو خار ته یو کړ بیت المقدس پورا خار دی الله وت قريه ونه وی پوښوي دغه رنګ قريه چې کوم دین په دغه کې راځي تاسو وګورئ سورته کهف کې براشي کهف کې براشي کنه کهف کې راځي چې حتا اذا اتوا على قريه استطعما دوی هغه کلی ترالل دا غینې ډوډۍ غوښته غي ول ور نکړه کنه بیا په هغه کلی کې څه جوړ کو هغه کلی کې بیا دیوال جوړ چې دیوال جوړ کړه دا دیوال په باره کې وای الله واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه فی ها قريه څه شو قريه مدینه شو خبر ورسې کنه خار نه دغه رنګ وګوره د لوط علی السلام قوم سوی اخرجوا آل لوط من قريتكم وبا سیدا لوط علی السلام او رضا کورنۍ د خپل کلینا قريه په دغه قريه ته بیا سوي لکېږي وجاء اهل المدینه یستبشرون چې د لوط علیہ السلام ملمان رالل نو بیا سوي وی رالل دغه خار والا یستبشرون یو بل ته زیری ورکول ویرا شیل کاغه ته ملمان اهل مدینه ورته بیا ونه وی مدینه ورته وی دغه رنگ یعقوب علیہ السلام زامن چلال شي او بنیامین اخبار کې چې غدغلا خبر رااله نو یعقوب علیہ السلام ته سوي قرطبی دی دا کې وای چې ټول پیغمبران په خارونو کې راغلي دي پس کې راغلي دي په مصر کې راغلي دي په خار کې راغلي دي دا په کلی کې نه دي راغلي ها او دا وای دا آیات په دلیل دی نو پته ولګی چې قريه څه ته وای خار ته ویل کیږي لکه مصر ته ویل کیږي هغه ټول په خارونو په مصرونو کې راغلي دي من او دغه بغیر د دوه پیغمبرانو نه هغه په بوادیو کې راغلی وي هغه لیکلی دی یو یعقوب علی السلام ځکه هغه کې راځي وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بیني و بین اخوتی هغه باندې تراغلو کلی تراغلو او دویم نمبر زید ابن خالد ابن سنان پوښوي دا چې کوم دی الله تعالی ستر علی ګلو کلی تر علی ګلو نو ټول پیغمبران په خار کې په مصر کې راغلي دي نو دا ادخلوا هذه القريه مونږ ځکه وایو چې جمعه په کم ځای کې کې په خار کې به کې یارا پوښې په مصر کې کوا خناف دلیل مضبوط ته قران کې ټول اطلاقات د قریب سره راغلي دي په خار راغلي دي ادخلوا هذه القريه داخل شي دي خار ته او پکلوا منها نو خری تاسو دینه حيث شئتم کم ځای کې چې تاسو خو خیر غدن وافرا ودخلوا الباب چې په جهاد سره ورنې نو بیا ورته الله غنیمت حلال کو وی د کافرو مال د خورئ فکلوا منها حيث شئتم کم ځای کې چې مخوخی خورئ او خوراک د ته ازادي ده رغدا وافرا نو پکې توسيع المکان او توسيع الطعام دوارل حيث شئتم په کم ځای کې چې خوخی دا توسيع المکان شو مکان کې ته ازادي چې کم خواګر دي پابندي نشته بل رغدا خوراک وافره خوره دا پکې نشته چې پابندی دا به نه خوري دا به خوري نه نه خوري ودخول الباب بل داخل شي دروازه ته یو دروازه ورته خوري په دې دروازه به ورځي ا دروازه ټیټه سجدن په حالت د چا کې سجدي کې بعضی معنی کې سجدن منقادینا ها لله منقاد ته الله ته الله ته منقاد څه مطلب چې د الله قانون به پکې نافذ کې خار دې فتح کړو نو الله قانون او سر بم کتوړي نبی صلی الله علیه وسلم چې مکی ته داخلي دو نو سره سکړو سره دومره کتو چې پټکې مبارک دې اوخي سره لګیدو خا دومره پورې سر کته کړو امونګه طالبان چې علاقه فتح کو نو اسمان پټه ځو پوښت کنه الکه مکه وای مستای ودخل الباب سجدن داخل شي دروازې ته سجدن سجده کوونکی کچرته قیدی را خلاص شي مونږ اسمان ته ټوپک ونیسو نه نه مکه وای دا کار قو دغه قولو حتتن دا لفظ د حتتن وای سوای چې اللهم اے الله کم که زمونږ نه ګناهونه پوش داسې وایي ها چې یا الله زمونږ نه څوک ګناهونه کم که داسې الفاظ وایي ها استغفار مطلب دا لږ وایي دې زمونږ په دغه کې سم دغه دی استغفار دی ها نغفر لكم من بخنو کی تاسو ته خطاياکم د ګناهونو تاسو وسنزيد المحسنين خطایا کې دغه دار خط یو خطا ده او یو چې کوم دی نو یو ذنب دی زم قصدن وی خطایا چې کوم دی هغه بل واسطه چې کوم ګناه کیږي هغه ته خطایا ویل کیږي ها او هغه په دغه باندې معاف کیږي فقط په استغفار باندې او فقط په اعمال باندې معاف کیږي هر چې ذنب یې نه توبه او باس هغه نه توبه سي توبه او باس دا په دې باندې معاف کیږي وسنزيد المحسنين او ذره چې مونږ زیاتی کوو نیکی کوون کې خلق او دې ځای کې احسان دا دی چې حتتن وای استغفار وای صحیح شو او په سیدی سره ورشي عملی توبه او قولی توبه دا بسته دا احسان دی ښا او څوک چې دا وای الله وای زی زیاتوما زیاتو می صفم زیاتیږي او دغه مال او دولت هم زیاتیږي ها دا ګوره چې هر څوک استغفار ډیر وای کنه هغه الله پاک زیاتی تبلیغ غان ته نه ګوري ولی الله زیاتی هو د دار استغفار ډیر کوي کنه استغفار ډیر وای وسنزيد المحسنين او زره چې مونږ زیاتی کوو نیکی کوونکې خلک نو دای دغه شو دا هغه خار ته دوی وردن نشو فبدل الذين ظلموا نو پس بدل کاغه کسان چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي غیر داغنا قیل لهم چې دوی ته ویل شوی وا لکه دوی ته چې کومه وینا ویل شوی وا د هغه نو هغه وینا نه غیر بل وینا بدل کړه نو دا جرم شو نو دا عجیب جرم شو چې د هغه وینا نه غیر بل وینا بدل کړه نو بل وینا خو دې بدلی کړه د الله غدې نه بدلی نو وای دلته کې دا بدله په معنی د استبدله سره دی معنی چا سره دی استبدله او تاسو وګورئ فبدل الذين ظلموا فاستبدل الذين ظلموا نو بدل کې واغستا هغه کسان چې ظالمانو قولا وینا غیر الذي غیر دا غنقیل لهم چې دوی ته ویل شوی وا صحیح شو یا بعض وی فبدل الذين ظلموا قولا دا تر دې پوری بدل کړهغه وینا واخذو واخذو قول واخذو غیر الذي قيل لهم او وای غست بل وینا چې دوی ته ویل شوی نه وا هغه نه ویل شوی وینا یې واغستا او هغه ویل شوی وینا یې تکړه پرې خودا څنګه بل بل وینا شروع کړه بعد وی هغه حته ټکی ورته ویلو نو دوی به وی چې حبه فی شعیره پوه شوی حبه دانه ده فی شعیره په وربشه کې پوه شوی دا اسه غو څه پورې ټوکی کې کنه چې ته وای چې ته داسې وای هغه یا داسې وای مړه پرې پوه شوی داسې یو ټوکی ور پورې جوړه کړ یا دا چې دوی وی حته نو دوی به وی حبه حبه مړه موږ له وړپ کار دي دانی په کار چې سو خو وګیو هدا وای چې حته وای پوه شوی دا ټوکی شروع کړه دا کارو دی سره بل ټکی نشته دی وفعلا فبدل الذين ظلموا قولا وفعلا فعلا بدل کړو الله ورته په سجده ورشي نو فکانو يزحفون على افتاحهم دوی په کناټو باندې د سولېدل چې سجده راغلو نو شي داسې بتل ښا او شي داسې بدل کوي دا رامي توبه شروع کړو نو قول او فعل دواړه سکل بدل کړ او دا په خلکو کې کیږي عجیب کار چې اول نه فتح نه نو دغه شان چې فتح راشي خرمسته شروع کی پاکستانیان وی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله چې کله فتح کړو نی الله ته سجده وکړه خبر ورته دی کنه انی پکې بیا لا اله الا الله لار پرې خو دا دا دغه شان ته د بنی اسرائیل زامن دي دویم دغه شان کار کړی دی نو دا سری سجده بیا الله ته نه کول دا الله د احکام تابعدارین کوله او تبدیل دین وکړه تبدیل دین تبدیل الاقوال باندې په دې ځای باندې بیا مفسرینو خپل لیکل کړي دي علوسیم کړي دي دمشقیم کړي دي دغه رنګ چې کوم دی نو شربینی وغیرہ ټول په دې ځای باندې لیکل کړي دي چې ګور شرعي الفاظ باندې بدلې ښا شرعي الفاظ باندې بدلې ابرا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کوله هغه دعا کې راتل آمنت بنبیک الذی ارسلتا خوش وي آمنت بنبیک الذی ارسلتا ما ایمان راوړې په نبی ستابانه چې تارا لګلې بے برا ابن عازب ته تا دعا وای چې هغه شروع کړ دې دا لاره ورسېدو وی و عام انت بنبیک برسولک الذی ارسلت ایمان مراوړې پاغه رسول باندې تار علی ګل وینا داسې مو ما تاسو داسې نه کولې ګور نبی او رسول یو شی لیکن الفاظ مو بدلوا خو شی الفاظ مو بدلوا بیا افعال بدلول هغه ادنا ذکر کړ چې قول بدل کو افعال ذکر نکړل ځکه چې عمل بدلول د دین غټ جرم دی تبدیل دین دی حدیث کی راځی من بدل دینه فقتلوه څوک چی دین بدل کی نو څه وکړی قتل یی کړی ارتدادا دین قتلول بیا عام دی لکه که هغه کلی دین بدل کی یهودی شو نصرانی شو او که جزی دین بدل کی راپاسی مونږ څلور رکعته د ماسپښین کنه اده اعلان وکړه مونږ به پنځه رکعته کوو ته پنځه رکعته کی پوه شو کنه پنځه رکعته مونږ چی شروع کړه سړی څه شه د مرتد شو د دین بدل کړه ځکه دلته کې دین مطلق راغلی ول مطلق یجری علی اطلاقه مطلق په خپل اطلاق باندې جاری کم خلک چې قوانین شرعیه بدلی دام په شان دغه دي ډیر پاتې ویل کا سدي قران کریم کې الله وی وسارق وسارقه فقطعوا ايهما د غل سړی او د غلی خلی سکه لاس کټ کړي دی وی پاکستان قانون کې دا دی ښا چې درې کال قید ور کوي که سرکاري دغه ملازمونو 15 کال قید ور کوي دا دی وی بدل کړو خدای الله قانون دې بدل کړو من بدل دینه فاقتلوه څوک چې دین بدل کړي هغه څه دغه قتل کوي دا د تبدیل دین مسله ده فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا نمونگ نازل کو علی الذين پاکستان باندې ظلمو چې ظالمان ورجن عذاب من السماء الى اسماننا د اسمان نه څه عذاب پرې راغی، وبا پرې راله، رجز هغه عذاب ته ویل کېږي وروڼو چې هغه کې دغه وي، بدبويي پکې وي، د دوی بدنونه یې بدبویه کړل، بې کاره یې کړل، څښا یې کړل، ګنده یې کړل، نو دا هغه عذاب و، دانې مانې پرې راوختې، داسې عذاب به پرې راغلی. اوس دا د اسمان نه، اسمان کې دا عذاب چېرته و چې اسمان نه نازلوو؟ ما تاسو ته وی انزال په معنی د خلق سر راځي او دلته کې وسره وی چې من السماء الى اسمان د طرف نو مطلب دا دی چې د کم بل کلی نه دوی ته نور متعدی شوی چې هغه کلی کې وبا ودا مونږ ته راوړی دا نه نه بس بغیر د اسباب ارضیو نه په دوی کې داسې مرض چې کم نه هغه شروع شو خاطر تاسو پوه شئ دا معنی دا رجزا من السماء عذابا من السماء بما كانوا يفسقون په سبب د دې باندې چې دوی فسق کولو دوی فسق کول فسق په وجه عذاب راغی او فسق پکې د کم ځای نه راغی فسق پکې راغی د فسق مرز چې کوم دنو هغه پکې دو دغه د وجه نه راغی چې دوی تبديل کولو نو سبب سبب سبب او مر دغه عذاب دا درې واړه پیرال دا په مینس کې وته سور کړو نقما عذاب چې کوم دنو هغه ورته ور کړو ښا اوس دلته کې دا وی وایز کول نه دخولو ور یو ټکر ته لګ دا کومه ښا قران کې به حکمتونه ګورئ تاسو د غلا واړه وی لګون ته کې سورته اعراف را واړه وی آیت نمبر 161 لګونه حکمتونه تاسو ګورئ ښا دا واقعات کې راځي 161 یو سل یو شپېتل 161 161 162 شروع کوم بارا شته ایک ګوري آیات په اخر کې چې کوم نمبر راغلی دا هغه اخر نه مخ کې آیات خا اوس ګوري تاسو و اذ قیل لهم اسكنوا دلته خیال دی الته وی و اذ قل ندخلوا دلته وی و اذ قیل لهم اسكنوا دا فرق دی ځکه الته انعامات ذکر کین او الته قلنا وی صيغه د جمع ذکر اوړي او د معروف صيغه راوړي چې نعمت ته منعم و تخکاره کی چغال لاله او دلته د دوی عذابونه ذکر کړي نو دلته وا اذ قیل صغیر سره وړي د مجهول لوي دویمه خبره دارا چې الته ورته ادخلوا وای دلته ورته اسكنو وای ځکه چې یو پیره دخول شي کنه دا غي نه پسته کې بیا سړی ډډه ولګي سکونت په اختیار کې نو دلته کې بیا وته ځکه وای چې اسكنو هذه القريه الته وای فكلوا منها حيث شئتم فکولو خوري فاراله عدل تسوي په صورت اعراف کې وګوري وکولو وای راوړ دا ولي ځکه فاد وصل د تعقیب مال وصل د پار راځي نو چې داخلي کې نو کله داخلي کې سړی خوراک د پاره خو کو اوسېږي نو اوسېږي بیا سړی د اوسېدو د پاره نه دا چې صرف خوراک ته پروتي نو الته کی د داخلي دو سره فوري خوراک پکار دی او چې آرام پکې کې نو زه خیر دا ستا کور دی وبخوري کنه نو ځکه پکې بیا فارانه وړه و دغه وکولو یو وی خای منا حيث شئتم الته کی دو سره رغدن وی په سورته بقره کې او په دغه کې سره نوې سورته اعراف کې ولې الته باب د انعامات شروع لګر چې دا په منځ کې زجر دی خو باب پر انعامات لري کنه نو الته رغدن وی دلته سره رغدن نه وی ځکه چې دلته کې دوی ګناونه ذکر کوي بل خبر دا دا چې الته کې وي ودخل او وقولو حطتن الته مخکې کو ودخل الباب سجدن رست کړو ځکه چې دوی چونکې دلته کې الته کې ودخل الباب سجدن چونکې انعامات کې نپای کې اول تابعداري پکار ده او رستو حتتن استغفار پکار دی اول الله ته سجده پکار ده او دلته د دوی برایې ذکر کوي نو په هغې کې حتتن ځکه رامخه کړه چې اول تبدیلي دوی په قول کې کړې وه وروسته بیا په څه کې کړې وه په عمل کې کړې وه نو ځکه یې هغه دغه کړو نغفر لکم خطیئاتکم خیال مو دی الته خطایاکم ځکه الته باب د انعامات دی نو جمع تکثیر راوړه جمع تکثیر جمع کثرت راوړه جمع کثرت چې کوم دی نو مطلب چې الله ډیر ګناونه معاف کړي دا انعام دی باب د انعاماتو کې خطایاکم او خطیئاتکم چې دا جمع قلت ده دای په دې ځای کې ذکر راوړل چې دلته کې باب د ګناونو د دوی دی الته کې ویلي وسنزيد المحسنین سنزيد عتب کړ پچا باندې په دغه باندې په پقولو باندې او دلته کې سنزيد المحسنین وی دای جزاء د دغه وکړه د نغفر لكم لاندې راوستا ځکه دلته کې دوه اثرات ته مرتب کول اول ته یو اثر چې کوم د نغې مرتب کول خجی او دغه شانتی او فارس دلته کې راځي فانزلنا علی الذين التکوی فارسلنا علیهم رجزا من السماء دلته کې انزال ځکه وی چې الله تعالی دا عذاب پیدا کړو او الته کې ارسال په معنی د کثرت سره راځي ارسال کې ډیرواله وي الته د عذابونو باب دنو الته ارسلنا ویخه دلته بما كانوا يفسقون وی الته بما كانوا يظلمون وی وجه دا چې دلته مخ کې دوه پیری ظلم ذکر کړل دي دو پیری ظلم ذکر کړی دی نو چې دو پیری مخکې ظلم ذکر شو وما ظلمونا ولكن كانوا او فبدل الذين نا فبدل الذين ظلموا فانزلنا على الذين ظلموا نو هغه دو پیری چې ظلم ذکر کو نو درېمه پیری فسق ذکر کو او الته مخ کې یو پیری ظلم ذکر کړي نو په دیو پیری باندې بما کانو یظلمون او الته کې فارسلنا علیهم او دلته کې فانزلنا علی الذین ظلموا دا علل دلته کې په تسریع وکړه د پاره د اظهار د غضب او الته کې بیا چې کوم دنو د دوی ګناونه ذکر کوي نو بس الته کې د ضمیر راځي کو چې دوباره تذکرہ نه ده پرېګه د ورکه کا نو دا د غشو بما كانوا يفسقون دا حکمتونه لري خدای راولي یو دا کې یو شان راوړي بل دا کې بل شان راوړي نو دا وشو تر دې پوري داسو شو شپږ نعم اول نعمتونه و نعمتونه او یو پکې عذاب چې کوم د نوغه ذکر شو اوس بل نعمت وګورخه بل نعمت د الله تعالی و اذ استسقى موسی دا بنی اسرائیل ته وای وو تاسو وګورئ تاسو لما او بده وسه ګټه نه نوې درکړي د وچی تیګی نه تاسو ته وبراو باسلی دغه ته نه ګورئ تاسو دا انعام وګورئ و اذ استسقا یاد ک پاغه وخت چې طلب د ابو ک موسی موسی علی السلام لقومه د قوم خپل د پاره د خپل قوم د پاره وی الله دی توبه ورکی اول قوم سوال وکړو په دغه کې راځي سورته اعراف کې راځي پوه شو کنه سورته اعراف کې براشي آیت نمبر 160 کې څنګه د آیات معنی یو څنګه دی وقت تعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما او دوی مونږ تقسیم کړو په دولس قبيلو باندې دولس اولادونو باندې اممن ډلې او اوحینا الی موسی مونږ وحی وکړه موسی علی السلام ته اذ استسقاه قومه چې کله طلب د ابو کړه د قوم د اول ته قوم دغه وکړو وی ته مونږ له الله نه دعا وغواړه کنه استسقا کې چې کم نیک سړی وی کنه نو هغه ته وایي چې ته دعا وکړه ته دعا وکړه ځکه چې کوم دینو عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت عباس ته ته ته دعا وکړه چې الله په مونږ باندې باران وکړي او وی وی وی ویل چې مونږ مخکې الله تعالی سوال کول په چا باندې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او در نبی عم نبی کې چې کوم دینو تر نبی صلی الله علیه وسلم سره سوال کوو نو هغه ته وی ته دعا وکا نو دا سه دین صالح صالح سره په موسی علی السلام پیغمبرو نو دی هغه ته وی موږ له دعا وکړه هغه دعا وکړه و اذ استسقا موسی نو یاد کا پاغه وخت چې طلب دوبو ک موسی علی السلام لقومه د پاره د قوم خپل نو فقلنا من ورته وی اضرب وها بعصاك فهمسا خپل تر الحجر هغه کانه کم کانه په دې ځای کې ترور دوله سقوال دی راوړي خپه حجر کې مراوړه اقوال الحجر بس وای د جنس ته الحجر څه دی دا جنس ته بس هر کانه تر مراد دی او دا کانه چې کوم دی نو دا اوسم په وادي لیجا کې شتخه پراسه صف صفه کې دا کانه پروت دی د لس نوال تر 15 میټر پورې دا وګد دی او مخه طرف تمایل د خوسته وبنه وی ښا دغه کانه فقلنا نو ورته وی اضرب وهب عصاک په همسا خپل سره الحجر دغه کانه فانفجرت نو جاری شوی روان شوی انفجار او خو دماکه او کړتما من هود دغه کانی نه اسنتا عشرت عینا دولس چینی دولس چینی چې کوم دغه تن روان شي ځکه دولس قومونه وو دا دولس دغه قبیلی تقسیم کړو خو دا دولس د دوی اختلاف نو دا تقسیم د پاره د تنظیم تقسیم د پاره سره پاره د تنظیم د پاره نو دوی ته دولس چینی را روان شي را روان شي قد علم په تحقیق سره پوی پوی د با پیجند با کل اناس هر یوی ډلی مشربهم ګذر خپل خپل ګذر ورته معلوم چې زمون ګذر هغه دی ها په سورته اعراف کې براشي فم بجست امبجاس وی لګ لګ روانې دل دا په ابتدایي حالت کې او بیا رستو پن فجرت بیا سم ډیر شي بیا روان شي ښا دا اول او اخر مراد دی ځکه الته او دلته دا فرق دی ښا بل خبره دا ده چې دا چې عجیب انعام پکې چې یو خو زمو چې ګټه نو براوتی دویمه خبره دا و چې په وخت ضرورت پراوتی چې دې په ضرورت نو بیا باندې شي ښا الله دا نظام نو دا ټینکر وته ولګو قد علم كل ناس فتاګی سره پیجندو آر یوې ډلې مشربهم ګذر خپل ځای د اوبو سکلو هغه ورته معلومه چې دا زمونږ دا زمونږ اختلاف نه راتلو لانجم هم پکې د تمانس کې نه ټول داسې نام دی ښا پوه شوي د دې د علماء استدلال کوي پوه شو کنه چې دا طالب طالب سړی خو چې راشي کنه په یوسف کې بیکاری هلته یو غری چې کوم دنو په غر کې خلکو باز ځای باندې ناغه لګولې وې دا مات کړ ولی ما کې لکه وینا دا دغه دی دا دوی د الله حاکمیت چیلنج کړی دی حلال شی حرام کړی دی خلق په دریو سیزونو کې شریک دي الناس شرکاو په ثلاث من الماء والکلا والنار پوشي په بو او غیا او په ور کې خلق شریک دي الکه تل غلې کې نه حاکمیت تر دا چیلنج کیږي تقید بعض المباحات لمصلحت قاعده وچرته بوزي بعض مباحات کله باندې عمر رضی الله عنه کې چادري ورځ مسلسل غوخه خوړه وهم ټاکونه پوښتنه غوخه مباح وک حرام خوش نو دا سړي دا کله کله کیږي کله کله دا وکی دل تر دې آیات نه علما استدلال کوي په غره کې خلک ناغو لګي پوه شو کنه دا وبم خدای دن دی لیکن دا و چې وردا زماله دا زماله دا زماله دا قوم تقسیم کړو پوه شو کنه بس د قوم تقسیم دی وی کړو صحیح ده کنه هو ناغه ولګول تر اغلی نو ستاره پرم دا ناغه ده که چرته دوی ته خپل راوړل او ته طالبہ پوه شو کنه اگر ته په پلی ځای پلی ناس دي طالب تا ته تا ته نه درکول نو بیا ته راوړې شي خو بیا په سلار شو چې خدای بندګانو زمام سر څه حق کیږي خو بیا درکې پوه شو بیا ته نه راخلا ځکه چې الناس شرکاء فی ثلاثه خلق شریک دي نو چې شریک دي نو چې شریک څه کار کوي نو هغه تعالی هم جایز دي خو که شریک بن کړو یو شریک بن کړو ته ورشه نه نه به دا غر وام او سو درانی دي چې دا خو حلال شی دی حلال شی دا تقسیم پکې کیږي قد علم كل اناس مشربهم وبم دغه شان دي کنه الماء او پکې اول شی دي او بر ټول خلکو شریک دي خو چې کله په دغه وخت دا د فلانی دي هغه د فلانی طرف دي دا د فلانی دي د فلانی طرف دي ته چې په کم قوم کې پاتې کیږي تا ته دا غوي غیسه کې اجازه شته ده خو دا غوي چې څنګه تقسیم کوي نو تو سره پکې شه تعالی پکې هم سیسد برخه بدر کی کنه او کاغی بند کړي ته واچ نه نه خو سید ما او د بورګن ته نه راوړم بیا ته بند دی ښا ځکه چې شرکا او حکم دي کلو واشربو کلو تاسو خوري واشربو سکای مر رزق الله د رزق د الله نه د رزق اطلاق په وګو باندې کیږي د دې نه معلومه شوه ولا تعثوا تعثوا عصا يعصو پوښ کنه یا عاص یعیسو فساد ته ویل کیږي خو فساد چې ظاهری وي نو ته عیس وای او چې فساد باطنی وي نو ته عصی وای زعص کې خب عصا یعصون راځي ولا تعثوا او تاسو فساد مکوي نو دلته کې چون کې رستو مفسدین راځي نو موږ تجرید کوخه ولا تعثوا کوشش مکوي بس کوشش ته فساد مو وای کوشش مکوي په ارض پزما کې مفسدین فساد کوونکي د فساد کوشش په ځما کې مکوا او بس کا داسې مکوا چې د بل وبچ کوم دنو هغه سکه هغه راخلی او خامخا جنگ جوړې لانجه جوړې چونکه بیا په ځما کې فساد دوه قسمه کله په نیت د اصلاح لکه جهاد کې کله کله فساد دی تعذيب العباد او تخریب البلاد پکې راځي خو لیکن هغه په نیت د اصلاح وي نو دی وجه لري پسې مفسدين وي چې نه نه غواړي د جهاد والا فساد نه دی دا په نیت د فساد باندې فساد مکوي و اذ قلتم یا موسی یاد کا پاغه وخت چې وی تاسو اے موسی علی السلام دا دوی ته اوس بیا اتم نام وشو کنه اوس د دینه پس بل عذاب بل نقمت بل عذاب په دی باندې راغی ولی پر راغی دوی چې کوم ناشکری د الله تعالی د نعمت وکړه الله ورته دومره خو پروګرام جاری کړو چې وریس پیوا او به ورته وی خوراک او من او سلوای خوړل چې خوړلې نو دوی وی یاره دا کوم نو پوه شو کنه نو دا خو ګجر هم تک خو یو بس دی وی چې نه نه مونږ ته خو هغه زمیدار خو یو چې مونږ لا خوراکونه د سبزی مبزی پکار دي نو دا داسې شي شو و اذ قلتم او یاد کا پاغه وخت چې وی تاسو یا موسی ای موسی علی السلام لن نصبر هرگز مون گزاره نکو صبر دې مان له گزاره سره دې علا طعام واحد په یو خوراک باندې دا یو خوراک هم در وخت نه چې پړې چې ګورو بل وقلا وقلا دا مونږ نه پوه شئ دلته کې سوال دا ده چې یو خوراک په نو دوو منو او سلواو نو بعضی وایي دلته کې دا وحدت وحدت نوعی دی یو قسم خوراک مونږ نه کوو هر وخت دلته یو قسم راخوش کړو یا بعضی وایي چې طعام واحد دا بعض په کله توجیه کړه او خوان نه کوي وایي چې دا سلوا به په دې من کې ورواچو لکه نه پوښوي نو دا یو بل شانتي شی به پوښتنه لکه وخت چې اوریجو کې چې وخت واچي نو دا څنګه یو شی به جوړ بهر حال فدع لنا وی او غواړه مونږ لره ربک در خپلنا یخرج لنا چې راو باسي مونږ د پاره مما د اغنا تنبت الارض چې را زرغونه یې زمکا انبات الارض اسناد مجازی اصل خراب زرغونه یې الله او په دې زمکه را زرغونه یې من بقلها د ترکارو دا غینا بقل ټول ته شامل دي هر قسم ترکاری کدا اغي میوه خوړې شي کدا اغي دانی خوړې شي او کداغي پانه خوړې شي صابونه ماګونه دا ټول پکې رارل وی چې دا مونږ سره وپاس دا دې مونږ مونږ دا خو وقصائها او د بادرنګ دا غینا قصا پیځ نه کنا بادرنګ کله بعد خلک په خوراک ته پوي دو بادرنګ مسر راوړه نو دې څه کوله دې وی چې دا بادرنګ بادرنګ هم پکار دي دا مې تاسو شربینی وګورئ هغه بیا تفصیل کړی چې دې تبایع بیان کړی چې دې کې بعد بارید دی او بعد حار دی او بعد یا کې رطوبت دی او بعد کې یبوست دی دا ټول راغست دی وای دا یو قسم ته فارموله جوړول حکیمی پوښی وقصائها او د بادرنګو دا غینا وفومها فومها کې بعض وای چې دا وګدا او ځکه بل دغه کې راځي وفومها او بعض وای کوم چې کوم دنو دا څه شي دا غنم او دا دانی معنی دي لیکن دغه اول تفسیر صحیح دی وعدسها او د دالونو دا غینا قسم اپ دي کې ټول قسم دالو ناراضي خاکم مسور دی او که چانه دا وی دا چیز نه مزنه پکار دي پنجابي طبيعت و بصلها او د پیاز داغینا بصل پیاز چې کوم دغه پکې راغی دا بنی اسرائیل تم جایز او مونږ تم جایز دی خو البته چې کله جمعه ته ځی کنه نو بیا حدیث کې راځي چې بیا دا ونه مخره چې تو زیم جامع مسجد ته بیا ته ډرکی کې او خلک دې تنگ راوستي نو پیاز نه مخره کنه خو شي دا څه بد شي بیا مخره و بصلها قال الله ورته وی موسی علیہ السلام ورته وی ښا اتستبدلون الذي آیا تاسو بدل کې اخلی هغه شی هو ادنا چې هغه کمزور دی بالذي په بدل د هغه څه کې هو خیر چې هغه بهتر دی ادنا یو معنی راځي اخص چې هغه خصیص دی یو معنا نو چې دار چې هغه خصیص ته بی قیمت شي دی او هو خیر دا بل قیمت والا دی مړس پرې دی او ایزه ساک خرم مال پالک راوړه پوښوي نو دا څومره کمزورې طبیعت دی یو داس دویمه خبره دا ده چې اتستبدلون الذي آیا بدل کې اخلی تاسو هغه شی هو ادنا چې هغه لاندې دی دلته نږدې نشته دی هغه پسې بازی لاندې خار ته بازار ته بازی غرق شې دلته ته په دشته کې راځ کم څه ملاویږي دا نه خوري نو دا خوره کنه پوه شئ هو خیر چې هغه به تر دی دا غي په بدل کې تاسو خوري غواړي اهبتو مصرن نو چې دا کار کوي نو اهبتو کوشي مصرا، دا مصرا نکره ده، مصرا من الامصار، یو ښار د ښارونو څخه. بعضو دې دا کې لیکلي دي چې دا مصر د فرعون مراد دی. مصر د فرعون نه دی مراد، مصر د فرعون ته دوی په زمانه د داود علیه السلام کې داخل شوي دي. دوی بیا د وادي تیه نه تللي دي، اریحا ته او بیت المقدس ته تللي دي. مصر د دغه تر فرعون تندی راغلی فإن لكم ما سألتم یقینا تاسو د پاره په دې مصر کې هغه دي سألتم چې تاسو غواړئ اې د مصر تعریف مو پیجن د په قران کې مصر څه ته وایي مونږ به کوم ځای کې د جمعې مونږ کو په مصر کې مصر څه ته وایي د مصر خو بیا اصل تعریف راغلی نه نه بس فإن لكم ما سألتم چې مصر هغه دې تاسو غواړئ ضرورت ژوندۍ دې پکې پوره کیږي او چې بل دغه ته مصر وایي وضربت او وهل شو دلته کې ضرب على الشيء لکه سیکه باندې چې ټاپه وي ها نو ټاپه په وهل شو خل ذلت الذلت د ذلت والمسكنه او د مسکنت څنګه د ذلت او مسکنت د غریبۍ او د ذلت ټاپه په څنګه وهل شو د غریبۍ او دغه ټاپه داسې و چې دوی خلاړل کنه مصر ته کوشو نو زمیداری شروع کړ کنه نو زمیدار خو بیا پورا غضب دی الله باندې نبی علیہ السلام دغه تورغه صحابي کرام دغه پرته ویوي پرته وی دا کونه لري کړه پر سپیرواله راوړي په سپیرواله دغه دی چورونه مونږ او دسه په وخت نه زمیدار سره غریب په پټي کې بس ټول اورګ ناس وی دلته نشته د زمیداری دا ته مونږ طرفون تور شي غاټه غاټه مکی کنه بس زمیدار ګوره خاطک به خیرنی او ناس په پټی کې بادام راکاږي ټول ورځ په خاورو کې خړی مونږ به به وخت دی دغه به به وخت دی نو دایسه شو از ذلت ذلت څه دی هغه د زړه خواري ده طبیعت اوږي شو ها اوږي سترګي بس چې ست ګوري چې دا زما وې دا ذلت او مسکنت څه دی مسکنت وی هغه کپڑے خرابي خیرنې هر وخت په دې حالت باندې الته به د خان زامنو په دشته کې پراتو او مړزان خوړل خپ په سور کې ګرځیدل ټاټ ټاټ کیو دلته کې ځان راوستې وینا نه دغه نه کوم اجرت نه کوم زه چې کله کړي ته کوم شم خار ته کوم شم سم په داو کې بس هلته کې دا حالت باندې گرفتار شو یا بعض وی الذلت ذلت چراغ په جزیه سره راغی ها او المسکنتو مسکنت د دوی چې کوم د هغه په جلا وطن یې سره بس نور کله یو خار کې کله بل خار کې تر اوسه پر دوی پزای نشو خدای بدی نه پزای کوي نو دا په لګیدو دغه معنی چې کوم دنو هغه کړی دا دا پیراغه والمسکنت او مسکنت بیا د ذلت اسباب دغه دي چې مطلب دا دی چې دوی دا کم کارونه کړی دي کنه رستو براش یو مخکې کار شو چې دا الله د نعمتونو ناشکری او دویم دا رستو کارونه شو چې کفر بیا آیات الله قتل الانبیاء او بیا د دې مختلف اسباب په نور صورتونو کې آل عمران کې بیا 112 کې ځان لګوري آل عراف کې 152 کې ځان لګوري تکلیف وی غضب وی کله کله نعمت وی لکه حدیث کې راځي ابو او لکه بنعمتي ها اغم راځي خو لیکن همیشه چې کوم دنو غضب اکثر غضب راځي نو وبا او دوی واپس شو رجعو ها یعنی واپس کېدل چې نو بملای غضب پروت مطلب ادارې ښا او دلته کې پښتو کې معنی کې اخته شو مونږ پښتو کې وایو نو پښتو کې اخته تاسو بس وایي وبا او دوی اخته شو ها او راګیر شو بغضب من الله فغضب سره له پلوی غضب سره له طرف د الله نه د الله د غضب باندې کوم د دوی اخته شو ذالک بانهم اوس د دې غضب ذلت او مسکنت سبب وای ذالک دغه غضب چې او بانهم په سبب د دې باندې کانو چې دوی یکفرون بیاات الله چې دوی کفر کو پایاتونه د الله باندې د الله آیاتونه دوی نه منل کوم آیاتونه دوی نه منل آیاتونه دوی د تورات آیاتونه وای نه منل څوک وای څوک وای د ان دغه نه منل د قران آیاتونه نه منل پوه شو کنه دلته مختلف په آیاتو کې بیا خبرې شروع شوې دي خو موږ د سورته بقره په دغه سره وایو چې دای بعض آیاتونه چې کوم دین او هغه څه کولو هغه د قران نه منل نؤمن ببعض ونکفر ببعض ها وی موږ بعض منو او بعض نه منو او وجل به نبیان بغیر الحق برنا حق پوښوي بغیر الحق بغیر الجرم الشرعي بغیر د جرم شرعي نه به انبیا وجل دلته چې تاسو راشي کنه مستشرقین او عبارات وګورئ و يهود یو نبی نه قتل ولی نه قتل کړي وای الله وای چې ان لننصر رسلنا مونږه مدد د خپل رسولانو کوو مدد در رسولانو دا مطلب چې څوک وجل نشي دا ته خبره کې دا د واضح راغلی چې ويقتلون النبيين دوی به وجل نبيان سورة آل عمران کې وراشي ويقتلون الانبياء بغير حق التدارازي پوښ کنا 21 آیات کې به هم د دوی د قتل لغراشي دغه رنګي ورپسې سورة آل عمران کې 181 کې 182 کې 112 کې په دې کې د قتل الانبیاء مسله راغله چې يهودو انبیاء علیهم السلام قتل کړی دي دا رنګ سورته بقره 87 کې مرাজি چې دوی قتل کړی دي سورته نساء 150 کې هم راځي سورته مائده کې هم راځي ها دا آیاتونه سره یاد ساتي چې سبا په چا پیښ نشي چې انبیاء وي نه قتل کړی انبیاء قتل کړی دي او په دې باندې حدیث باقی ده ابو هريره صاحب نه کوم دی روایت راغلی دی هغه وایي چې دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام يهودنه خدي ورته څور کړو هغه ورته زهر پاغه دغه کې چولیو کنه پاغه وګړه کې او دغه رنګي راضی چې مطلب دا دی او دغه به ابن کثیر روایت راوړل دی په یو سبا کې دوی چې کوم دی نو درې درې سو نه بیان قتل کړو په یو سبا کې خدا دومره خبيسان دي ادا اوس راځي دې نه دفاع شروع کړي دا وې دې نه قتل کړي خو شو زکریا علی السلام او یحیی علی السلام د قتل مثلا چې کوم دین هغه پر روایت کې ثابت ده نو هغه دوی قتل کړو نو قتل د انبیا وی کړي ها قتل د انبیا وی کړي بغیر الحق بغیر د جرم شرعی نه الکه انبیا فاطم جرم نه کینو دا ټکی ته څه ضرورت وو دا د مزید تقبیح د پاره او سره ذکر کو د وضاحت صفت موضحه ده نه د صفت محترزه نه محترزه نه لخوا احتراز ته ناراضي انبیا جرم نه کوي یا دال چې بغیر الحق بر ناحق د دوی په قانون کې د دای په قانون د دای په ګمان کې هغه د قتل مستحق نه و دا الله په قانون کې خود نه یم بیا خود د دای په قانون کې مجرمان نو د قتل مستحق نو دوی قتل کړ داسې ظالمان دي ذالک بما لکه دا اوسنی چې کوي چې داسې قتل کی چې د دای په قانون کې به نه ګناګار او قتل وړي کی کنه لکه دا ما ورای عدالت ختمه چې دوی ته وای نو دا سدي دا خو د دوی په قانون کې به نه مجرم خدای يهود ځامن دي ذالک بما عصوا دا کار دی ولې کولو دا کفر په دوی کې ول راغې دا قتل انبیاء په ټول راغې بما عصوا په سبب د دې باندې چې دوی نافرمانی کړې وا نافرمانی د الله تعالی کړو د الله د حکم نه مخړول د رسولانو د اتباع نه مخړول وکانو یعتدون او په سبب د دیوان چې دوی تجاوز کولو عصیان کو تجاوز کو دا څنګه چې اعتداء او عصیان عصیان یې سو وی عصیان په اعمالو کې وو اعتداء په عقایدو کې وا باز وی ها عقایدو کې د حد نه وتی یا عصیان چې کوم دنو هغه څه شی وو هغه وی نا پر گناهونه او اعتداء بدعات اعتداء سو بدعات باز وی عصیان چې کوم دی هغه سو هغه د رسولانو مخالفت او اعتداء قتل د انبیاو دا دا دواړه په دې طرف باندې راکې ان الذين امنوا والذين هادوا اوس تاسو وکتل کنه اته نعمتونه مولیدل یو یو مشمار کنه تاسو نه ویری پوښوي دا غسر نه بوته اوسم خلی نو شمار به کې ځان سره خګورې نو چې شمار دې کړو نو اته نعمتونه شي دوه عذابونه شي اوس د دینه پس دیته او چې پرېګ دی دا قصې ته يهودي او ته نصراني راځي یې د نجات لار بچ کیږي په پس باندې د نجات لار لار چې راځي چې توحید منو ایمان په الله راوړو پر رسول باندې راوړو نو دې ټول ته اوس دعوت ال ایمان ورکي او په چا باندې په دغه نبی باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي ولذینا کسان هادو چې يهوديان دي هغه کسان چې ایمان راوړي درست راځي من امن بالله چې دا غوي ایمان راوړي په الله باندې نو ایمان پر راوړي بیا څنګه ایمان راوړي په الله باندې نا ان الذين امنوا کسان چې دعوت ایمان کوي منافقان دي صحیح شو ها اه په خپل باندې باللسان والذین کسان هادو چې يهوديان دي هادو سمانه را يهوديان دوی هادو ځان ته وی يهوديان ځان ته وی زکه وی چې دوی وی چې د سخی عبادت نه پس مونږه شو ان هدنا الیک زمونږه هدایت الله واستاته شوه دی دوی هدایت د ورنه څو يهودو ته وی یا بعض وی دي ته يهوديان ځکه وای چې دوی د دوی نیکونه چې وکنه پای کې یو مشر نیکه سو يهودا او يهودا یا يهوذا د يعقوب علی السلام په اولاد کې او دوی چې کله واپس کنعان ته تلل نو هغه يهودا اولاد ډیر پاتې نو په دې وجه باندې هغه مشر نیکه تر دوی نسبت وشو والله عالم دغه دی والنصارى او نصارا نصارا سوکتی نصارا ماخوذ ده دا بعض وی چې دا دی ځکه وی نصارا ته چې دی چې نحنو انصار الله مونږ د الله مددګاران یو د الله د دین مددګار یو نه دا وهم ده دا غي نه نصارا نه جوړیږي دا غي نه انصاری جوړیږي دا غي نه انصار جوړیږي دا غي نه ناصر جوړیږي نصارا څنګه جوړیږي دا څنګه نه جوړیږي دا نصارا چې دا د دوی نسبت ناصری ته شوی دی ستا ناصری ته ناصره چې وا هغه خار دی چې پاره کې الله تعالی عیسی علی السلام پیدا کړو صحیح شو کنه نو دا د هغه خار والا خلقونو هغه طرف ته بیا ټول مسما چې په نصارا او سره ها والنصارا او نصارا والسابئین او سابئین سابئین سو تیارا سابئین د سبعانه ماخوذ دی سباء په معنی د مال سره راضی اوړېدو په معنی سره راضی خاصوک چې خپل دین بدل کینو هغه ته وایي سباء ان دینه د خپل دین نه واوړېدو نبی علی السلام دا صحابه ته مکی والاوی دا صابین دي دغه دوی د پلار نیک دین بدل کړه خدا صابین سوق دي دا صابین یې وړاله و په دې کې اختلاف دی ښا بعد وای دا صابین چې دي دا اهلی کتاب دي لکه دا د ابو الزناد نه دغه روایت را نقل شوی دی چې هغه وای دا سودا آل کتاب دی او دوی سابقین دوی به کتاب لستو خو دوی به کم کتاب لستو دوی به وی چې مونږه تورات او انجیل نه وایو او قران دې کې مسائل دي مشکلات دي پکې او اختلافات دي جوړيږي مونږه زبور وایو پاره کې فضایل دي بس هغه زمون کتاب دا هغه خلقو ښا دا کافر بعضی وای چې سابعین چې کوم دي نو هغه سدي الذين كانوا يعبدون الكواكب د ستورو عبادت ته کول بعضی وای چې دا سابعین چې کوم دي د ملائکه عبادت کول بعضی وای دا د قوم د ابراهیم علی السلام نه پاتې بعضی وای د یحیی علی السلام په دین باندې دی چې موږ د یحیی علی السلام په دین یو دا پیدا کوله بعد دی وای دی وی چې موږ په دغه د نوح علی السلام په دین لا اله الا الله به وی خو تاثیر د کواکب به معنی پوښوي نو دا شو دا پکې مختلف اقوال را نقل شوی دي خو دې نه معلومیږي وای مجموعه د اقوال چې ترجمه کې امام ابو حنیفه رحمه الله دا په اهل کتاب کې شمار کړي چې د اهل کتابو نه یستی دي پوه شو کنه چا د دوی نه یو کله کله دوی یو ځای کې قبله ته موس کولو خلیفہ ته خبر راغی چې هغه ځای کې خلک دي صابئین چې تاسو ته په جزیه مقرره کړی د خمونزم قبله طرف ته کوي پوه شو کنه د من کعبه ته کوي او روجیم نسی یو میاش نو هغه ته جزیه لري که خو بیا معلومات کو نو هغه به کعبه طرف ته نه مخ کول اصل کې هغه یمن طرف ته مخ کولو پوه شوې خو لیکن هغه من څه کعبه راتله او بل خبره دا و چې دغه د عبادت د ملائکه کول نو بیا چې کوم نه فل جزیه کې خولا دغه د سوي سابقین وای دا یو ډله وا بهر حال دا د هر زمانه په ادیانو کې هغه ګډوډ شوی خلک هغه ګډوډ شوی خلکو هغه تصویر کې د سابقین ورته ویل کېدل من آمن بالله اوس دغه که مؤمن که دغه د ایمان داوا کوونکي دي که يهوديان دي که نصارا دي که سابعين دي د دې ټول فرقې فرقې پرېګ دی موږ پلانې پارټي والا یو په پاټو نه بچ کېږي یارا راځه بچ کېږي په سبانه من آمن بالله څوک چې ایمان راوړي په الله باندې ول یوم الاخر کو ورځ رستنې باندې دا مين څه پکې ټول لار الخا چې ایمان راوړي په الله په محمد رسول الله په کتابونو په رسولانو او په آخرت خو ابتدا او انتها ذکر کړه ایمان بالله ابتدا را ایمان بالیوم الاخر انتها دا دا دوی ذکر کړه عمل څه پکې ټول لاګیو شو والیوم الاخر پورز دورست نه باندې وعمل صالحا عملک موافق د شرع فلهم اجرهم عند ربهم نو دوی د خاص دوی د پاره اجر د دوی د پنځ در خپل باندې ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه په دوی غم جن کیږي نو په دې آیات کې دوی ټول ته دعوت ورکو چې راشي راشي د نجات لار ادا ده دا نجات نه چې يهودي ما لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا يهوديان وی چې مونږ په جنت ته ځو نصارا وی مونږ په جنت ته ځو نه نه جنت ته د تلو لار او پیژنې د عذاب نه د بچ کېدو لار او پیژنې هغه څه د ایمان بالله دی او ایمان بالیوم الاخر دی او پریک دی دا پاټي ماټي چې زما په قوم بچ شم دا په پاټي بچ شم دا په دې بچ شم اهل حق خلک هغه دي چې په خپل پاټي کې غلطي وجه د اعتراف وکړي او که په پردی پاټي کې یو ښه کار وي چې هغه اعتراف وکړي نه نه دا دلته کې مونږ وایو چې نه چې مونږ څه کو دلته هو دا کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله په خپل مذهب باندې خوشاله ده او بس دا وایي چې وروره زمونږ دا دی ادا بل خو نه دی او هغه خپل به هر قسم تعویل کوي کو دا غبل غریب معمولی خپو خوای ده کنه دا ګوره کنه خوښ نو داسې دا مرض پر ځان نه وباسي دلته کې ته وایي چې اتفاق او وحدت په ایمان بالله او بالیوم الاخر باندې راشي نو تاسو به نجات چکم دغه به ومومي نو د بنی اسرائیل واقع تاسو د بنی اسرائیل باندې الله تعالی اته انعامات ذکر کړل چې ولک اته انعامات مې در باندې کړیو او تاسو اعبدوا ربکم د الله بندگی نه کوي د الله بندگی چې کوم دغه کوي اته انعامات مې در باندې کړی دي او چې کلا او دانه دا چې دا پتا سو باندې د قوم د وجنه شوی دي چې کله هم اخوا دې خوا کړی دي پلاران مې له عذاب کړی دي کنه دي عذاب کړی تاسو وایي چې نحن ابناء الله واحباؤه مونږه زامن یو مونږه محبوبان یو مونږ ته بیس نه وایي ولې ورته سن وایي پلار چې غلطي کړی د عذاب په نازل کړی دي نو چې ته غلطي وکړې پتا باندې به عذاب څکیږي نازلېږي به در باندې تر دې پورې دغه باب ختم شو د دې ځانه چې دا بل باب کوم شروع کیږي کنه نو په دې باب کې اوس د بنی اسرائیل په بل طرز اپریشن شروع شو اعبدوا ربکم دا و امنی مویانو صاحبانو علماء دا امنی دا مویانو کړه دا مې در باندې کړو په نعمتونه وته ذکر کوي خو سم نشو نو چې سم نشو نو اوس په بل طرف راته او شا اوس خباستونه راو باسي ښا چې دا دي درکې دا دي درکې دا دي درکې تاسو کې دا د آرامي توبونه نو پوښوي نو هغه هغه به ته ذکر کې د دې لپاره دا ولې ذکر کوي چې یا په دې سم شي یا که سم نشي چې کم از کم د خلکو اعتماد کې ختم شي چې ولکه دا خو د قیادت قابل نه دي دوی خو د لیډرۍ قابل نه دي دوی کې خو دا د مرزونه پراته دي نو بس خلک به په هغه اعتبار ختم کی نو دی دا نه پس چې کم باب شروع کیږي دا باب د تریا ساټ آیات نه واخلي تر بحث سی نمبر آیات پورې به دا چلیږي ها په دې کې به دوی اته خباستونه ذکر کوي اته خباستونه به ذکر کوي ها درې د مشرانو او پنځه د کشرانو درې د پخوانو دغه بنی اسرائیل او درې بیا ادا پنځه بیا د چا د دې موجوده او بنی اسرائیل یو څه دی یو په آیت نمبر 63 کې دی چې هغه د دوی په آیت نمبر 64 کې دی هغه خباست ته دوی دار چې دوی سکړه د په خپل کتاب باندې عمل پرې خلې یو صحیح شو کتاب د قانونیت د درجه نه غورځولې دی دویم نمبر څه دی هغه په 65 او 66 کې بیان شي چې هغه د دوی دا مرض دی چې دوی حرام او تحریمی جوړي د حرام او د حصول لپاره چلونه ولونه کوي چې حرام په حاصل کی بیا به د 67 68 69 70 او 71 دا تر دې کې به بیا ذکر کی دې کې به هم دک شانتی دغه د حیلی مسله وي خو دا په بل طرز ده د فرض او د اسقاط د پاره فرض ځانو ساقطول دا غي د پاره به حیلی او چلو چلونه کوي چې ما باندې فرض عمل را نشي بیا دا غین اورستر دوی بل خباست ذکر کوي چې قتل نفس کړه دې هغه به ذکر کی په 72 تر 73 کې هغه کې د دوی خباثت ته او بیا داغي اظهار دی داغي نو ورست په 74 آیات کې با سبب د انتقال د دغه خباستونو د مشرانو نه کشرانو ته دا په 74 آیات کې ذکر کیږي خالي مشران نه کشران سره خباست څنګه را منتقل شي نو د 75 آیات نو بیا د دوی بل خباست ذکر کی چې هغه سره هغه تحریف معنوي دي نو 76 آیات کې با د دوی بل خباست ذکر کی چې هغه نفاق دي نو په 78 آیات کې به د دوی بل خباست ذکر کی چې هغه څه چې هغه تقلید فی شرک ته په شرک کې لکه دوی تقلید پیدا داسې نه دی لاندې پوه شئ په ورپسې به په 79 آیات کې د دوی وم دغه ذکر کې خباست چې هغه تحریف لفظي دی نو په اسی نمبر آیات کې به د دوی بل خباست ذکر کی چې هغه څه شی دی هغه دعوی دی بی ځای او تعصب دی د خپل جماعت لپاره خطرناک تعصب نو په اخر کې به بیا سو کی بیا به تخویف ورته ورکی او منون کو تو بیا بشارت ورکی خیال مو شکنه ان شاء الله چې وایي که یو یو برتم چې دا دا شو صحیح شو کنه نو هغه به تاسو پویږي واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور نه دې پوره مولا لا خورل ټیم نه واذ اخذنا او یاد کئ یاد ته پاغه وخت نن مو ونی بجې شروع کړي دا ونی مون پس راغلی یاد ته پاغه وخت چې واغست مونږه ميثاقكم لوس تاسو نه پوخ لوس تاسو نه وسوق وسقا يسقو اعتماد ته وای کنه وای دا زمون په خو باوسوق خبره ده وای میثاق هغه وعده ته ویل کیږي چې هغه په خکړی شوی په قسم سره پوه شو کنه په قسم سره په حق لې چې نو هغه ته دغه په اپوخ لوز ویل کیږي دا واقع کله پیښه شو دا چې کله دوی په دې زمیدارو کې اخته شو موسی علی السلام لا وو ژوند دیو نو دوی په خپل کتاب باندې عمل پرې خو پوه شو کنه عمل پرې خو خدا سي نو پرې خو چې مکمل متروک کړو سستی شروع کړه د دې سستۍ په ټیم کې الله جل جلاله موسی علی السلام ته وی چې تو ته وایا او په دې باندې د کلتور غر راپورته کړو د تور غره چې پر راپورته کړو دا در باندې اقدم کړي د پاسه در باندې راغورځو مکه سمې گینا دوی وی زمونږ توبه ده بس منو منو پوه شو دا هغه وادي طرف ته اشاره ده و اذ اخذنا یاد کا پاغه وخت چې واغست مونږ میثاق کوم پوخ لو تاسو نه تاسو د پلاران نه تاسو د پلاران نه مغستو ورفعنا پورته کومګه تاسو فوق کوم تور پورته تاسو نه کوی تور کوی توري پر او باسه او د پاسه پیونی ولخوا په دې دا کې بعض حضرات دا کار کړل وای دا پیاسي وریس غون تر اوسته و خیال کې دوی ته دا سرات لل وای غل کینا الله په سورته اعراف کې وای و اذ نتقنا الجبل کله چې موږ د بیخ نراو باسه غار ها فوقهم پور تر دوی نشو کانه ذلت لکه چې دا وریځ غوندي وي وظنوا او دی ګمان وکانه واقع بهم چې دا واقع کیدون کې په دی باندې دې دومره ټکو ته نه ګوره رفع دا رفعنا فوقکم نتقنا او واقع دا ټول په دې خبره دلالت کوي چې را دا غر په حقیقت کې راځته وخا دا د معجزات منکرین غیب دا خبره کې جدا سي وریځ پوښوي ورفعنا پورته کوم استاد فوقکم پورته استاد نه اتو تور تور څه ته وای تور هغه غر ته وای چې هغه شین وي ښا شینواله بونه پکې وي هغه غر ته وای او په صحرای غاسینا کې چې څومره غونه دی هغه ټول ته تور ویل کیږي هغه ته ویل کیږي تور او موسی علی السلام چې په کم تور باندې د الله سره میقات هغه ته سینا ویل کیږي هغه ته ویل کیږي سینا خجی خذو ورته الله وی واخلی ما اتیناکم هغه چې مونږ درکو تاسو ته ما اتیناکم څه شه دی هغه دی تورات تورات واخلئ بقوه په قوت د عمل سره عمل پیو کوي یو مان دار بقوه بنیه خالصه په خالص نیت سره یو مان دار دریم معنی وره بقوت پس سرا بقدر الاستطاعت په اندازه د طاقت باندې فتق الله ما استطعتم الله نه داس تقوا کوي لکه څنګه چې تاسو طاقت کیږي یا بقوت په زور سرا په زور سره واخلې په حکومت کې په زور باندې سکی نافذ کوي خپ قوت سره نافذ کوي وذکرو او یاد کئ نو اول عمل یاد کو اوس ته وی تلاوت هم کوي ځکه عمل مقدم دی په تلاوت باندې ته هم په تلاوت باندې ته اول لکه دا نه چې خامخا تلاوتونه خو کې خو عمل پې نه کې کنه روزه کې د فراغت ته یا خو ټیک تا خو اول د عمل وکا وذکرو یاد کئ ما اغمزامین فيه چې په دې تورات کې دي لعلکم تتقون دې لپاره تاسو بچ شئ دغه عذاب د غرنا یو یا لعلکم تتقون کې تسیرو متقینا دې لپاره تاسو متقیانو ګرځيږي متقی سره پس ګرځي وي دو سيزونه شوخه یو اعبدوا ربکم الته ویلو کنه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نو په توحید باندې دویم سره په عمل بالکتاب باندې سره متقی ګرځي خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیه لعلکم تتقون کتاب دې پریخی متقی دې د فلانه سره ډیر متقی دې څنګه متقی دې د الله بندا په نیم دین باندې زمونږ عمل پاتې دې پاتې دې کنه پاتې په ایمان وای قدوری کې چې تاسو ورو کې کنه تر بخاری پورې دې کتاب الحج پورې خو یو څو بابونه بیا اخوا مکمل دین پاتې دی عائلی قوانین ټول اخوا د نکاح او د سشي او د سشي اخوا د شوفي د مارکیټ او د سود او د رهن او د مسائل ټول الته دي د حدود او د قصاص او د عقوبات قوانین ټول الته دي اغه نیم دین مکمل معطل دی کنه په ایمان وای پدې کې به ته متقی شي پوه چې ته عمل نه دی په کتاب عمل شته نو ورله کوشش کې نو څنګه متقی سي پوه چې کنه دا پلان ډیر متقی سي دی مونږه متقی سي تعریف کو مونږ د متقی دا تعریف کو چې هغه داسې پوس پوس ګرځي کنه او داسې سپینې کپڑے واچي او داسې خ نرم نرم ګرځي مونږ دا متقی سي دی حتی تر دې پورې دا ما اوریدلی یو سړی په تاسو کې لکه فلانی سي د ټوپک چل ورځي او یو غف بزرګ سړی د ټوپک باندې سټي خدای دې غار کړ نبی اسلام نغټ بزرګ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه توري وي او د توري هر قسمه چلول ولا ورتل دغه شي هر قسمه وشتل ولا ورتل هغه نغټ بزرګ دی چې د ټوپک چل نه ور دی د تقوا دار شي دا پریک دی لعلکم تتقون تقوا معیارات په قران کې وګورئ تاسو تاسو ته پته ولګي خو نشته وخت ټول تقوا مرایسته وي ثم تولیتم نو بیا سو بیا تاسو مخواړو من بعد ذالک پس د دغه وادي دغه خباست ته من بعد ذالک پس د دی وادینا وعده مو بیا پرې خو د بیا په عمل پرې خو د رستر نه بیا پاتې شو چې پاتې شو یا د دوی نه پاتې شو یا د دوی د اولاد نه بیا پاتې شو فلول نو بیا الله عذابول نه الله ورته ویل چې کوی نه مانی د غر در باندې راغورځم الله وای دا د بلې وجه نه بچو فلولا فضل الله علیکم کچرتنوی فضل د الله تعالی پتا سبانی ورحمته رحمت د الله لکنتم من الخاسرین نو خامخاشی وای تاسو د تاوانیانو نه لکنتم من الخاسرین تاوانیان عذاب بدر باندې راغلو فضل د الله سوی وای فضل د الله تعالی اسلام دی ها رحمت د الله تعالی سره رحمت د الله تعالی دار ان وجدو زمانه چې دوی د اسلام زمانه اومنتا نو الله وزا اسلام زمانه اومنتا دغه قبول کوي پوښوي اوس نه راولم در باندې استیصالی عذاب پوښوي نو دغه قبول کوي دغه د وجه در باندې د اسلام راغه د عذاب در نه ده پښو ګنې تاسو باندې عذاب څه کې د دراتو در باندې نور معنی پکې شوی دي ولقد علمتم الذين نو یو خباست مو ویدو کنه یو خباست دغه چې معاهده ما تکړه او کتاب خپل چې کوم دین هغه متروک کاغه پرې خو دو نن په دې امت کې د ټول نه قرطبي وای د خلافت د انتقال چې د بنو اسرائیل نه بنو اسماعیل ترغه دغه ولې په خپل کتاب عمل پرې خو موږ نه چې الله خلافت واغستو ولې واغستو خو کتاب مو پرې خو کنه عثمانیانو غریبانو په اخره کې سليمان قانوني راغې او هغه غربي قوانين چې کوم دین په دغه کې عثماني خلافت کې رایج کړل دویم خباثت څه شو هغه چې کوم دنو الحیل پوښ کنا لوس للوصول الى المحرمات مال حرام حاصلولو د پاره چلونه جوړول ښا چلونه ادا اوس په دې عمر کې مشتره کنيشتره پکې څنګه چلونه ته جوړای رشوت ته د منافین عمر کې ښا رشوت ته د منافین عمر کې وای دا منافع ده او دغه ته دا سود ته او رشوت ته وای دا چای پانی والے چای پانی دا چای پانی نه دا زهر دی خو څه کنه نو دا سری دارامي توبونه په دې کې مشتره ښا ولقد علمتم یقینا تاسو قسم دې تاسو ته پته ده تاسو ته پته دا وته ولي دا نور و از و استر ذکر کوي دلته ولقد علمتم لام وتعان القسم دې قد په داخل ته دا ولي دا قصه دوی نه منله يهود بر دین انکار کو ځکه په دې کې دوی لوی شرم او چې موږ خدای پاک بيزوګان او دغه جوړ کړو خنجران جوړ کړو په دې ودی شرمېدل دا قصه به دوی پټوله سوره اعراف کې چې دا ذکر کین په دې شکل ورته ذکر کین وای واسال القريه التي كانت حاضره البحر دا هغه خار بارکه ته پښتنه وکړه چې کومه سوا هغه دریا په غاړه باندې چې نو الته دوی خبره و نکړه چې وی نکړه نو الله ورته وی او خبره خو نکوي خو ولقد علمتم قسم د خپوي پته د خپل کور کې ته معلومه ده خو بل چاته نه خي ځان د په بد کاری ولقد علمتم یقینا تاسو پويږي پی جنای الذين کسان اعتدوا چې تجاوز کړو منکم تاسو نه فسبتی پورز د خالقي دا د سمندر په غاړه باندې کلو اعلان نو پاغه د زمانه د داوود علی السلام ته دا خبر اسرائیل کې دغه کلی چې کوم دینو دغه کلی ته دا ټول بن اسرائیل تاول خو تجاوز په فسبت ته دوی داو چې الله ورته وی وو وی تاسو یو ورځ خو کوي بن اسرائیل چې په هغه ورځ کې با تاسو صرف د الله عبادت کوئ خو خاص تاسو دا خو زماره ته خو د جمعې ورځ ده زماره ته جمعې ورځ ده دوی چې وی چې خال الله جمعه یاد کړو نه زموږ خالی خو او شو دا څه د بل حسام خو شو د هفته ورځ زموږ خو خال نو یو تجاوز خدا او چې الله د خوخه نه خلاف خو الله اختیار ورکړو زه په دې ځکه دا نه کوم اختیار الله تعالی ورکړو بیا د اغینه پس ذکر راځي کنه د نصارا تم پیش کړل نصارا بیا د زد نه اتوار مقرر کړو دا قسطنطین ویل چې یاره د يهودو ویل تعظیم کوم ورځ د هفته به موږ به اتوار مقرر شو هغه پس ځان له یو شی جوړ صرف ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی حق ته دا قوم رسول دا امت چې دی خالص هغه جمعې ورځ ته الله تعالی دا د جمعې ورځ الله دا اول نه منتخب کړو دا نو چې دا دا وخت منتخب کړو بیا دوی ته وی چې خاص سید تاسو خدا را می توب وکړو کنه چې الله د خوخه نه غیر بل شی مقرر کړو خو اوس الله وسلم بیا سختی وکړه کنه سختی سره الله دا وکړه چې سید په دې ورځ کې بیا بل هیڅ کار نه کوي صرف عبادت کوي اوس د دې قوم داسې کارو چې دوی د سمندر په غاړو دوی به کار سو میان به نیول او هغه به خرڅول الله دې په امتحان کې راوست دوی کې فسقونه فجورونه پیدا شو الله په امتحان راوست دا هم داسې نو چې داسې امتحان کې راوست فسق او فجور په دوی کې راغی دا غي فسق او فجور په نتیجه کې الله په دوی دا امتحان وکړو چې په دې سمندر کې بلا میان د هفته په ورځ باندې به بر راځي او په نور ورځو کې به دا لاندې لاړل لاندې به لاړل نو دوی خو یې چیر دا خو په مونږ باندې دا میان نیول اوس بند دا بس چل کو نو دوی داسې کار وکړو چې دوی دا غیر لپاره طریقې جوړې کړې حیلې مولیان صاحبان راځي مړ دي چې دوی پروګرام به جوړ څنګه چل وکړو وې دا چل وکړو چې دامونه به ورکوس کو او بس سبې پکې و پراتی نو چې میان ته ټول خطر د هفته پورې نه راو باسو کنه جمعې پښپه به د هفته پښپه به ورکوس کو د پیر اتوار پورې راو باسو بس قصه خلاص شو په وبو کې دي پوه شو او وبو کې پراته مونږ په نه ګناګاری یو طریقه ده دیمه طریقه دا ده چې د سمندر خوا کې بداسي حوزونه جوړ کو نو دا هغه نه بداسي والی راو بس نو هغه ته میان ډیر راشي نو چې هغه میان پکې دا هفته پورا د مونږرانی سمون به صرف ډب بند هغه سمندر طرف ته هغه کم ابو هغه دغه سره هغه ورخ کوته بند چې هغه بند کو د اتوار پرو ته راوړي دا چلونه جوړ کړ الله وی ګوره دا داسې په دین کې چلونه خدا حرام د وصول د پاره د حرام د حصول د پاره څه کوي چلونه کوي پریبونه او پروګرامونه کوي خدي تا حیل باطله وي یو حیل دی هغه ته ویل کیږي دغه خروج عن المذائق خروج عن المذائق جائز دی لیکن دا خبره چې یو د حرام د حصول د پاره نو وسیله د حرام او حیله د حرام حرامي او حیله د فرض فرضي او حیله د واجب واجبي نو دلته حیله د حرام دوی کوله ها ولقد علمتم قسم په الله یقینا تاسو خپويږئ او خپېجنئ الذين کسان اعتدوا چې تجاوز کړو تاسو نه تجاوز تو دغه میان نیول منکم تاسو نه په ثابتې په ورځ د خالی کې ثبت ثبات اصل کې کټکول ته ویل کیږي سبت هغه ورځ ته ویل کیږي چې هغه کې قطع راغلی د کار الله جل جلاله په دوه ورځ کې اسمان جوړ کړ په سلور په دوه ورځ کې زمکه جوړ کړ په سلور ورځ کې اسمان جوړ کړ دا یو ورځ چې کوم دا سو دا خالی نو دی وجه ته سوال کې پښتو ته مونږه خالی وایو تاسو ته پته نه چې سوې شنبه ته وایي که سوې ته وایي نو فقلنا لهم نو دوی دا کار وکړو فقلنا لهم نو دوی چې کله دا کار وکړو دا غي نه پس بیا درې ډلې شو یو ډله چې کوم دی هغه به دا کار کولو بل ډلې وسه کولو هغه به وتا نه کوله مکه وې د الله بندګان بل ډله داسې و چې هغه بس تر کولو هغه بغلی ناستو علي نور ته وی مکه وی پریر الله دې تبا کی سشت امر بالنهي المنکر کوي پوه شو دا قصه به کوله دا کار چې وشو نو الله تعالی په عذاب راوستو نو دغه دوه ډلې تبا شو دا ساکتینو او دا دغه فاعلین او ناهین څه شو دا بچو ها نو دا قصه ده وجه دا ده د بيزوګان له جوړېدو چې بيزو ډېر چلی شي دوی چلونه کول کنه بيزو ډېر چلی شي دی نو په هغه وجه باندې الله دې نه غو جوړ کړ بل بيزو ته کو ګوره کنه دا غي په خپل په دی وجود کې هم څه چل غونته دی ځکه چې شکل ته ګوره ته وایي انسان خبرو ته دی وجه نه خو هغه ډار ورته کوي چې انسان اصل کې دا شي تا پلار دا شي نو دا سدي دا کور قرارتن خاتین الله تعالی ذکر جوړ کړ اوس دا قرادا دا بیزوګان چې وو دا بیا ختم شو کښتا یلکه دا ختم شو دا بیا بیا دا درې ورځې ژوند دیو پوه شو کنه او په دوی بیا عذاب راغی دا ختم شو خلا نور چې دا خو حیواني نسل دی انساني نه دی فجعلناها نو وګرځول موږ دا قصه نکالن عبرت لما د پاره د هغه هغه چا بین یدیها چې حاضر دغه ځای کې حاضر دغه تا مطلب مخا کم خلق چې کوم دنه په دغه زمانہ کې موجود د دغه زماني موجودو خلکو ته مې عبرت وګرځو و ما خلفها کم چې داغي نشاتو یعنی رستنو مونږ او تاسو ټول ته عبرت ته دغه واقعیا یا نکال لما بین یدیها دا عبرت هغه کلو تا چې کم دی علاقې ته مخامخ دا مخامخ کلو ولکه پلانې کړي ورنه خبره غرق شو تباہ شو پوه شو کنه و ما خلفها او دا غینه چې کوم لری علاقې وی خلکو به قصه کوله خبر خو باندې اله کې داسې کار شوی خو چې خلک ټول بيزوګان شو خبر خو باندې دا عبرت جوړ شو و موعظه خدا دغه د پاره نکال ګرځي د منکر سړي د پاره او د مؤمن سړي د پاره نصیحت شي ها هغه خو اصل عبرت ته واخلي خو هغه عبرت سم نه لي هغه د پاره بیا د عبرت عذاب شي داسې به تاسو درکوم او د مؤمن د پاره متقی د پاره نصیحت شي او الله بس زما توبه الله په فرض کوي چې غوا لاله کوي بقره لاله کوي دوی وی څنګه وای څنګه دا چې مطلب ته پدې چل چل کې دا زمونږ ساقط شي کنه نو د دې لپاره چلونه شروع کړل نو دا څه استدغه حیلت لپاره د اسقاط د فرض نو دا کار کوي و اذ قال موسی یا کپا وقت وی موسی علیہ السلام لقومی خاص پر قوم تا و ان الله یامرکم یقینا الله تعالی حکم کوي تاسو ته تذبحوا بقره چلاله کوي یو غوا پوښوي ان تذبحو بقره بقرتن بقر دا بعضی وای چې غوا وا مؤنث وا او بعضی وای چې نه دا بقر دی دا مذکر دی قرطبی دې ته ترجیح ورکړه چې دا بقر دی دا تی چې کوم دا د وحدت لپاره دا د فکرای د فرد د فرد لپاره او دا غویو خدا غویو او دغه چې کوم د موزه القرآن کې شاه عبد القادر سه هم وایي چې دا دغه بیل خو شو کنه هغه وایي دا غوي به هر حال هر شی چې وو یو شی وو چې الله ورته وی الله لیکي او غوي ځکه خخکاری چې داخل کړي دوی د عقیدې د رد د فارغ دي دوی د سخی عبادت کړو کړو نو الله یو ورګه داس خیر باندې لالو پوښوي نو دا د دې وجنه پیدا حکم راوستل خدي اوس دا غوای چې لاله کړي وا نو دای په کم وخت کې اعلان کړي و نو دي کې به بعض خلک دا تطبیق کوي چې دای دا و اذ قتلتم رست سره روان دی 72 نمبر آیات کې دا د سړی وی قتل کو عامل په نوم باندې دا سړی چې قتل کړ نو د دې په نتیجه کې چې کله دوی غارل موسی علی السلام ته موسی علی السلام ته وی چې موږ په داسې واقع شوی دا نو هغه ته چې غواله لکه نو دا خبره خو ټیک ده سنده سه حالت پکې نشته له البته واقع اسرایلی ده واقع سره اسرایلی ده دا روایت چې څومره پس متعدد طرق سره نقل چې نتیجې ته ورځي اخیری کې اسرایلی روایت ده نو لہذا واقعي باندې په دغه وجه اعتماد نشي کېدای چې دای د دې لپاره علاله کړي وا بلکې دا ځان ته مستقل دوه قصې دي مستقل دوه قصې دي نو دا د دې عادي نه به بریلیان نه ناشنا استدلال کوي بریلیان وایي چې ګوره مونږ وایو نه چې مړې وشي نو بس وایي علاله پښې وای لاله و زموږ مندو طرف تم په خوا دغه رواج اوسم لاشتا چې ما مړ چې کله خشي لک دغه چې سخت شي کنه خو بیمار شي بس دغه ټیم غوي راولي هغه غریب په کله کله وی وی چې دا غدا غوي زما مرګ لره اوسته پښې نو هغه څه دي نو داسې ان تذبح بقره غوا لاله کې دا واقعي راجح خبردار قرطبي وای دا واقعي مستقل دي دا نه دي دا دواړه یو واقع چې مطلب دا غوې د د پاره لاره کړو ها البته ال تبراشي چې غوې لال شوی او په دغه موقع کې دا واقع هم شوخه صحیح شو راجح قول بدای ان او غوې په لالول ولې نو بیا لالول سو وجدا نو مارته وی چې وجه دار د دې عقیدت دغه کې ختمه د دوی عقیدت د غوا سره وای سره غوا سره دوی عقیدت لکه د اندوانو چره نو الله وتعالى غوا لال کی قالو دی وی تتخذنا هزوا آیا نسی تمنګ پټو کو باندې اتتخذنا اتجعلنا مهزوا آیا تمنګ ټوکی کون کی جوړه او تمنګ ټوک تم پورې ټوک کې موسی پیغمبر ته ویل کم دغه خلک ته کم وخت خلک ته پیغمبر ته تم سره ټوک کې کنه رښتیا وای خو شو الان کې ورته غریب داول نه ویلي ان الله یامرکم الله درته امر کوي دوی ته بیا وای ته غب خو باندې لګي قال موسی علیہ السلام ورته وی اعوذ بالله پنا غواړم په الله سره ان اكون من الجاهلین چې شمز د جاهلانو نه ولکه غپ لګول ټوک کول الله ته بیا دی اوس نسبت په درو کول دا خو جاهل خلکو کار دی زرت جاهل کار مخ تاسو ته پنا غواړم په الله سره جهالت نه دروغ نه وي مګپ نه لګوم فرشتیا یې لاله کوي اول کې خو دوی وی چې ګندا مو وی چې ګندا ټوکی دي خبره خو پرشتیا شو په دوی باندې رااله چې نه دا بغواله لوي چې تاسو عقیده معلومه شي چې رښتیا تاسو ایمان نه وړل دی کنه دا لکه څوک چې مطلب دا یو ځای کې بوتان وی کنه ته ته دا بوتان مات کې شب پوه شو کنه چې ستاسو عقیده پته لري ته ما ایمان نه وړل چې راځي یې دا شریعت بل ته جوړو چې پیل کو الله خبرو چې دا اوس د کارامي توپ در بنی اسرائیل په دوی کې راغلي دي دوی چې کوم دې شریعت بل پیش کوی دا شریعت بل دی ول خو ته نوم ورکی شریعت بل بیا دا غینه پس په اسمبلی کې په بحث شروع شي بحث په اول په دې شکل وی چې دا د اساسي قانون سره به متضاد نه نو چې اساسي قانون سره متضاد وخته بیا خو مسترد دی که اساسي قانون سره متضاد نه خته بیا په بحث کیږي چې منزوري کو کنه منزوري کو نو بیا پکې دا چور چرا چور چرا دا پکې شروع کی تر دې چې یای سکی یای منظور کی نه معنا منظوری کی درې پرې نه منظور کړي خنزیران دا هغه بنی اسرائیل زامن دي ښا او د علنا ربک وی اوغواړه موږ له درف خپلنا یبین لنا چې موږ ته او بیانو کی ماهیا څنګه به دا غوا ماهیا دلته کې ماهیا نه مراد ما عمره ده ښا چې ما عمره چې دی غوی عمر بسمه یا ما عمرها سبې عمر د دی غوا د دې غوا به څو عمر یاره دا خو مونږ ته وایه دا د عمر بارک ته پوسټه اسی فضل ته پوسټه کې حدیث کې راځي شددو فشدد الله علیهم دی سختی وکړه الله تعالی سختی وکړه لن یشاد الدین احد الا غلبه دین سره څوک مقابله نه کوي مګر دین په غالب کیږي او که چرته دوی وای دا چان ته هر یو قسم غواره لکړه ویني لکفت عنهم دا دین کافی کیدا خو دوی سوال وکړه نو قال الله وی قال انه یقول قال موسی علیہ السلام ورته وی انه یقول ګور موسی علیہ السلام ورته دانو چې دا څه غواړه لکې بیا ورته انه یقینا غا الله وای دا بیا بیا الله ته نسبت لکې دا د دوی طبیعت ورته معلوم ده چې دا دمره بیکار دي چې بیا فما با بیا ما ته ویل ته ځان نه وای نو هغه ورته انه یقینا غا الله تعالی یقول وای انها بقره یقینا دا غوا ده یا غویل ته څنګه وای لا فاردن ولا بکرن لا فاردن چې نه د زړه ولا بکرن او نه د بیخي نوې ځوانه اے تمه معنا بکې لا بکرن نه د بیخي نوې ځوانه ورنه وړه بنه کې ښا وړې ته بکر نوې لکېږي بکر هغه ته ویل کېږي چې کم از کم مودي د دغه ته ورسیږي د بلوغ ته ورسیږي او بیا باکرین بیا ته خلک باکره وي پوه شو کنه ولا بکر او نه د نوې ځوانه نو خاطر نه زړه دا نه نوې ځوانه ده نو کې دي چې ماشومې نو ماشومه سخی بین وینا عوان درمیانه د دې دواړو په میانس کې نو چې درمیانه شو نو یا وزړوالی ته زیات ورغلی یا به دی ځواني ته زیات ورغلی وینا بین ذالک پمینز د دې دواړو کې بالکل پمینز کې دا دا یو تبیخی ته دغه کړه سخت کړه ففعلوا ما تؤمرون ففعلوا دا کار او کوي هغه ما تؤمرون چې تاسو ته امر کول شي دا وته ولي وي چې و دا مو چې په سوالونو برانه ساقط شي قسم دې کوي منسوخ کیږي نه هم دا به کوي ففعلوا وی کوي ورخات دا تمام کوي چې نه به کوي نو دوی بیا وی قالو دوی بیا وی ادعو لنا او غواړه مونږ د پاره رب کده رب خپل نه رب خپل نه یبین لنا چې بیان کې مونږ ته مالونه سبای رنگ د دی غوا رنگ به څنګه یرا اوس د عمر خلابیان په ذبح کې سي دغه وی کنه قرباني کې بدل علی او دا وکال پس به علی دا بدل علی کنه خدا رنگ خو پکې هیڅ حیثیت نه خدا دومره فضل سوال وکړه کنه چې بیخي وای نه رنگ به څنګه رنگ به څنګه او ماجدي وای چې د رنگ تاسو دوی زکه کو چې دوی به د غوا عبادت په مصر کې کو او سپینه غوا به قرباني ته وړاندې کوله نو په دې وجه باندې دوی د رنگ پښتنه وکړه والله عالم خدي قال ان الله ورته وی قال موسی علی السلام ورته وی انه یقول یقینا غا الله وی انها بقره یقینا دا غوا ده صفراء او زیړه ده خز زیړه ده څنګه زیړه ده فاقع تک زیړه ده خالص زیړه ده لفاقع لونها خالص دی رنگ د دی تک زیړ دی تک زیړ بس معنی اوس صفراء فاقعون صفراء دا بزیړ فاقعون خالص بی لونها رنگ د دی بعد وی صفراء تور ده ځکه چې جمالتن صفر خان تور ته زیړ صفر ویل کیږي مونږ وای نه دلته کې صفرا نه رست تاکید فاقعون راغلی هغه یو په اوخانو کې حقیقتا په اوخانو کې صفر زیړ ته ویل دا تور ته ویل کیږي خو په واګانو کې دا نه ویل کیږي کې مجاز دی بل دا خبر چې کې صفرا او په فاقعون راغلی دی تور پس سرازی اسود حالق عربی کی او صفراء فاقع پوښو کنه موږ تاسو ټول تک وایو تک زیات تک تور تک سپین مونږ ټول تک وایو په عرب پر کې ښا اسود حالق او صفراء څه شي فاقع نو فاقع خالص دی رنگ دی تک زیړه ده لون ها رنگ دی دا فاقعون وای مذکر راغی او صفرا مؤنث ته نو وای دا لونها فاعل دی دا اسم فاعل د فاعل په اعتبار سره تذکیر او تانیث کیږي نو لون مذکر دی په دی وجه باندې تسر الناظرین او خوشحالی کتون کی خوشحالی پوه شو کنه کتون کی چې کتون کې ورته ګوري کنه نو بس زړه کې خوشحالی راځي نو مطلب دا چې راز جړواله دا سړی ته سور ورکی نو چې سړی ته کار نو می چې پلاړ دی لګي لکه خغوا نه خوش زبردست شو دا کیسه وکي یا دار بازو چې ان ناظرین الواسمین المحققین کم خلق ته پکې تحقیق کوي لکه دا ور دی قیمتي غواره ها پوه شوې هغه دغه څه یو دا کم چې دغه والای کنه سوداګری نو هغه پکې ښه معلومات کول چې هغه ته دا حقکاری بعد دا وایي دې ځای نه حضرت علي صاحب نبی یو موقوف روایت را نقل کړ چې هغه چې زړه پیزار خي دا سړی زړه خوشاله او د سید ابن جبیر نه نقل دی هغه چې تور پیزار چې کوم دنه سره وای دا خنه وای دا سړی غمونه هر وخت به غم پسې منډي والله علم دا غي تجربات او روایت موقوف دي فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك وګوره بل قالو دی اوی ادعو لنا اغواړه مونږ لره ربک در خپلنا یبین لنا چې مونږ ته بیان کی ما هيا ما هيا اوس بل څه ما هيا شو یو خو عمر معلومو یو رنگ معلومو ما هيا چې څه د کیفیت کار د دی غوا دا غوا په کم کار والای ښا خو شو مونږ ته دا وایا چې دا بسنګ یې پوه شوي او صفت به سي ان البقره دوی ولي وی وی ان البقره یقینا غوا چې دا بقر دلته مذکر راوړو خیال مو کنه ان البقر یقینا دا غوا چې تشابه علینا ودا ګډ ورډ شپ مونږ باندې په مصر کې خو ځړې غواګانې غویان ډیر دي پوښوي دغه رنگي دغه درمیانه ډیر دي اوس موږ ته کیفیت او صفات او قاعده بسنګ دا څنګه وکړو پوه شوي و انا ان شاء الله دین معلومیږي اوس لګغه اعتراض او ضد کم شوی دی و او یقینا مونږ کچره الله غواړي لمهتدون مونږ رسیدون کیو دی غواتا مهتدون معنی دا کدا لخوا هدایت رسیدل نو مونږ رسیدون کیو دی غواته دا غوام چرته لیدل دا داسې غوې یا داسې غوام لیدل دا امید دې چې ملاو بشي خو تلګونه صفات کو نور بیان کراته قال موسی علیہ السلام ورته وی انه یقول یقینا هغه الله وای غریب ورته عرب پیرا کې وی هغه الله وای ها نسبت الله ته کوي ځکه چې دی بیا دا کوي وی انها بقره یقینا دا غوادا لا ذلول چې نه د تابعدارا اه لا ذلول نه د تابعدارا تابعدار نه دا مطلب وحشي غوا ده یا لکه داسې نه لکه جوتی مونږ ته په پښتو کې جوتی وایي چې تاسو ته خدای خبر څه وایي چې کومه دا کار مار کوي کنه رټتا وایي پټې یې وی کوي ته مونږ جوتی وایو نو جوتی نه ده دا جوتی نه ده وحشي غوا ده چې مرز کېږي کنه یا په پړې مړې په دې پخکر کې وری واخلي پوښوي تثیر الارض تثیر الارض کې دوی داسې وایي دلته کې وای دا د رجلون لپاره دغه کا نو لا تسیر الارض زمکه ناړی زمکه اړول کو پیژنې کنه چې زمکه په سړې واړی دا کار نه کوي کارونه نه کوي ښا صحیح شو یا لا تو بعضی وای چې نه تسیر الارض صفت تذلولون دی دا داس ورانه غوا ده تابعدار نه ده تسیر الارض چې اړی زمکه پخترو باندې خکر زمکه تاړم کې بعضی غوا کنه کښ زمکه دغه کی نو دا کار کوي ولا تسقل حرف او نو بکای فصل نو تاسو په غویانو باندې فصل وبکول لیدلی لیکنه تاسو تاسو علاقې کې نشته زمونږ علاقو کې ښا تاسو ارټونو دلته نشته ارټونو باندې دا فصل نو بکای دا کار نه کوي درلخه دا دغه دا اوس چا وی چې خاطر دا کار نه کوي خو یا به ګړډای یا بس چلی نو اعضاء کې کمزوري ده په دې وجه باندې دا کار نه کوي نه وای مسلمتون مسلمه من العیب بالکل سالمه ده خوش کنه پاک را ده عیب نه دغه پکې نشته نقصان پکې نشته لا شیت فیها نشته مخالف داغ پدې کې مخالف داغم پکې نشته دی چې دای ورته وی کړن دای دا غوا چرته لیدلی وا نو قالو دی وی الان جئت بالحق اوس دی بالکل الان جئت اوس را لته هر غریبانو خپل معبود باندې چاړه کې خودا او سې وکړه اعلی لیکړه ها په دې کې ورته څه بیان کړ چې دغه غوا تاسو اعلی لکې اوس د دې غوا وته دول استفات بیان کړ شپږ ثبوتی او شپږ سری سلبی بیا شمار ایزان د پخپره ها او دا چې پک معلومه شو چې د غوا کارونه درې دي څلور دي یو ذبح ده علالو لپاره ده یو نسل دی یو چې کوم دینو ازمکه اړول دي یو بکول دي د دینه ما سیوا تاسو ته الٰه جوړ کړی دینه الٰه نه جوړوي دا الٰه ته نه جوړیږي دریم نمبر ته معلوم چې تعنت د بنی اسرائیل څلورم نمبر نسخ قبل العمل ته معلومه شو څه شي اول خو یو ته چې څنګه غوای به تعالی لکه لیکن چې دوی هغه نه منل عمل اعلان وکړ چې منسوخ شي پس هغه حکم وی عام نه اوس خاص لاله وی پوه شوي څنګه وی هغه لا با لا بکر ولا فارد ولا بکر بالا لوي پوه شو درمیانه غوا به عمر کې بیا دوی چې عمل نه کو بیا په منسوخ کو هغه حکم ور سره وی صرف درمیانه بني رنگ کې بم تکل جوړي بیا نه کو وی خاصه د اوس په داسې نیو څه په نور سخت کړه وی چې دا به چې لا ضرور تسیر الارض ولا تسقي الحرث او دا دوی چې غوا دا کړه بسرالل او الاله کړه ها دا سده دا د اسقاط د فرض لپاره قسمه قسم حیله کول ها حیله کول په دې شریعت کې چې بحث کیږي کنه افسوس ته اوس واخوي نو هغه درې میاشتې بحث رواني په دغه درې میاشتې کې چې ته وایي دلته کې شخص شته دی عورت نشته دی پلانې نشته دی اخیری نتیجه پیدا راوځي چې په هغه شریعت بل څه کی هغه مسترد کی خدا داسې خبيسان دي نو دا د شریعت بل د مسترد کول دا د بنی اسرائیل کوشي ها هغه خو بیا په اخره کې د دوی نه خو هغه کار وکړ خو شو کنه او دا رزلان چې دین دای بیا مسترد کیو نه منزور کی وای شریعت فعل شو شریعت نه منزور شو شریعت مسترد شو خو شو کنه چې د دې منزور اون کې بل څه حکم یې د مسترد کون کې بل څه حکم یې ار دې فعل کون کې بل څه حکم یې دی بیا هم نه کافر کیږي دغه شناخت کارت کې ځان ته مسلمان لیکل دي و اذ قتلتم نفسا فدارتم فيها اوس راشه د دوی بل خباثت بل خباثت د دوی سره قد دام یو قسم حیله ده چلونه دي پوښ کنه قتلونه کول د پاره د شي د مال حاصلولو مال په حاصلې دي ته په قبایلو کې په خواص ویل کې میراث به ورته په بعضو علاقو کې سړی دې داغه بچی نشته دی ډاکټر بوران به راځي مسله او مړکو دا مال به واخلوخه دا کار کړو پوه شو دا ترتیب جوړ کړو و اذ قتلتم نفسا نو یاد کی پاغه وخت قتل ک تاسو یو سړی ها یو سړی یو شخص تن سړی او بی گناه خو قتل نو کړي فدارتم فیها نو تاسو اختلاف کو په بار دا قتل دا قاتل دا کې ادارعتم ادارع یدارع تدارع چې کوم د دفع کول یو بل ته دکی ورکول دي مطلب دا دی چې د ځان نم شی اړولو چې دا هغه کړه دی هغه بل به نه د کړه دی د کړه دی د ځان نه هغه شی اړولو په دې طریقې سره خفت دارعتم فیها او دا تدارو دا چې ځان په کې پټولو نو چې کله ځان پټولو نو الله ورته وی نه نه زبر او باسم والله مخرج الله تعالی راخکارا کوون کې دی مخرج مظهر ما دا هغه قاتل کنتم چې وای تاسو تکتمون پټون کې داغو کم قاتل چې تاسو پټوي الله به راخکارا کوي چې الله به راخکار کوي دوی رال موسی عليه السلام ته وی یره مونږه چا تر وجل دی او پلانې شوی دی ډیلې شوی دی او دا وګوره دی پلانې قوم باندې مونږ داوا ده دوی خیال خداو چې مونږ به وای چې دا بینه ده مونږه صدرو غوان به جوړ کو کدا نو پاغبل به قسم راشي خوش کنه نو لاندې به جوړ شي بهر حال قاتل به ورک شي مال به مونږ ته پات شي قاتل به ورک شي مال به مونږ ته پاتې شي هغه موسی علیه صلوات و سلام په دغه وخت کې فقلنا نو مونږ ورته وی اضربوه او هیدا مړې به بعضها په بعضی ټوکړه د دی غوا باندې په بعضی ټوکړه د دی غوا باندې دا مړې وه نو دې دا کې مارته وی چې بعضی وی چې دا غوا علاله کړم دی تا لیکن راجح خبر دار چې نه دواړو سره اس اس دی دا واقعي مستقلی دی دا واقعي سری مستقلی دی خدا غوای علا لکړی وا په دغه ورځ په کې ترونه دا کار وشو چې کار وشو موسی علی السلام یې ورګه معبود یې لکړی چې عقیده نورم ټیټ شي دا ستلو کې چې د هغه معبود په لالولو کې دوره فائدہ ده کنه چې اوس تاسو دا غو خره واخلې دا مړې پیوه هي الله ورته وی دا کار وکړه فقل نا زکوي دا موسی علی السلام د ځان نه ویلی نو دا فقل ندربوه ببعضها دلته کې د حسین علی رحمه الله یو توجیه ده هغه د دې لپاره کړی دا چې مطلب خلق شرکیات کوي نو بیا دا استدلال د دې دا نه داسې وکي چې ګوره غوا کې دا کمالو کمال نو سړی دا په علالونو کې وای کمالو پوه شوې په غوا کې په ژوندون دا کمال نو دا خو چې عقیده باطل کړه باطل عقیده نه انکار وکړ دا فائدې پکې رااله نو هغه دا کار کوي چې هغه وای اضربوه او هاي دا مړې نو وای دا ضمیر مذکر هم دی مړی ته راځي په اعتبار د چا سره د شخص سره او به بعضها په بعضی ایصد دی مړی باندې وای دا ها ضمیر په مؤنث په اعتبار د نفس سره راځي دی د دې مړی د الله سره واله مثال په تور باندې دا خپل په لدا سوه تعلق اوسو پوه شوې چې و دی والو نو بس دی ورا ژوند دي شنو غرا ژوند دي خو دا توجیه چون کې سلفونه نه درا نقل نو ګر چې خپل توجیه ده خو لیکن د سلفونه نه درا نقل لهدا دا تفسیر مونږه نشو غسته اگر چې مونږه استاد او اساتذه دي خو لیکن مونږ دا دا تفسیر نه اخلو پوه شوې نو دا توجیه ځان ته ده البته دغه توجیه صحیح ده چې بس دای په عمل پدې وا باندې پدې کې شامل سور بابا مې او توجیه کوي ځکه چې کشران هم د دین او د دغه چې کوم د مخالف نو په دی وجه باندې ثم قصد قلوبکم نو بیا سخت زړه تاسو اے موجوده بنی اسرائیل یا قلوبکم زړه تاسو اے وارثانو د قاتل د مقتول پوښوي د مقتول وارثانو تاسو بیا هم زړه سخت شو په دې قصه باندې رحم را نغه من بعد ذالک پس دی واقینا فهین پس دا زړه چې دی نو په دی وجه باندې دا دغه وکړو او اشد قسوا یا سخو په سخوالی کې د چانا د قانونا و ان من الح او قصد قلوبکم قسوا عبارت د سنه دی و الخلو خالیواله دا غیر د چانا د الله د یاري نشه د الله د یاري نشه دی خالی د دې دغه کنایه د دین ده کنایه د دین ده او بعد وی چې قصد قلوبکم دا معنی چې قران یا دغه چې کوم د الله کلام په تاثیر نه کوي وان من الحجارتی دا اوس دغه سخوالی دلیل وای ځکه ولې سختی ځکه یقینا من الحجارتی بعض د کانونه لما اغدی یتفجر چاغي بېږي منه داغینه الانهار والنهرنا ولی سندونه ته رواني سړیا د کانی نه کوم د پورا سین چې کوم د هغه په کتاب دا ټول سندونه وګوري د غرون ناراضي کنه راضي بیا غرون تلار سي تاسو وګوري دا د کان نه را بېږي دا سي د الله نه دا یریږي ها نو دا شي و ان منها او یقینا با او دوی ته خدا مثال موجود کنه دوی ته په خپل د کان نه وته وب بيدې کنه دوی ته موجود آسان ورته و ان منها او یقینا باز دې کانو نه لما اغدی یشققو چې په میان باندې اوچوي فیخرج منه الماء نور او دې داغه نه لګي لګي وب یو نه پورا نهر روان دي دې بل نه لګي لګي وب راوځي و ان منها او یقینا بعض دې کانونه لما خامخ اغدی یهبتو چرار غړي د برن را غورځيږي من خشیت الله د وجد یری د الله نه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی به خبره د هغه سن تعملون چې تاسو کوي نو دی کی ورته وي چې تاسو ګورا زړه سختي د دینه زیات سختي ښا نو بعضی زړه سي هغه خدا سي چې هغه قران ویل کیږي کنه هغه غریب په جړاش خوش کنه بعض غرونه داسي چې هغه څه شي هغه د سترګو کې اوخ کې راشي که نور اون جاړي خو کم از کم سترګو کې اوخ کې راشي او بعض داسي چې ما يهبت من خشيه الله پزړه کې دنه یو دغه راشي ير راشي اچ دا درې واړه پیرا نشي کنه نو بیا په هیڅ د آیات مصداق هم دی په هیڅ کل حجاره دک کانه ده ها بیا د ځان کانی معلومه ولو دا طریقه دا اسانه چې بس تو ګور چې دا کانی هم سخت ما او اشد قسم مصداق ته بیا د د کانی نوم زیات سخت ګرځیدل دي نو دای د هغه سبب د انتقال اوس د دې بل خباست ګور سالورم خباست شروع کیږي ښا دای د هغه کشران دي افتتمعون آیا تاسو تملری ان یؤمنو لکم چې دوی به ایمان راوړي لکم لقولکم لدعوتکم د وجه دعوت تاسو د ایمان نه راوړي دا مؤمنانو ته یو قسم ته زجر ورکړي تاسو اوس هم لا تمه لرئ بعد ذلک تطمعون د دې آرامي توګونو نه پس هم تاسو تمه لرئ چې دوی به ایمان راوړي نه راوړي نه راوړي پوښوي وقد كان فريق او یقینا وی وډل منهم د يهودنا يسمعون كلام الله چې اوریدل به خبر کلام د الله کلام د الله نه مراد دی باندې وی هغه دي چې کوم موسی عليه السلام سره غرته تلیو او د الله خبره اوریدلې نه کلام د الله نه مراد تورات دی کلام د الله نه مراد قران دی هر کتاب ته مراد دی ثم يحرفونه بیا اړی دی دی هغه کلام لرا من بعد ما قلوه پس داغه نه دوی په پوه شي دا تحریف معنوي دی معقول تعریف تحریف چې کوي معنوي تحریف کوي ثم يحرفونه ثم يؤولونه بیا تعویل کوي باطل من بعد ما قلوه پس داغه نه دوی په خپوه شي وهم يعلمون او حال دار چې دوی خو پويږي چې ان هذا التاويل باطل چې دا باطل تاويل دی خو بیا هم دوی لګیای ویل د دې دا مطلب دی د دې دا مطلب دی هغه اړي تاويلات پکې کوي او خلک دوکه کوي نو دا د دوی نو الله وای وو کم سړی چې باطل تاويلات کړی دي کنه داغه نه دا تمام الله چې دا بستا لپاره ایمان راوړي ښا پوه شو کنه کم سړی چې مطلب دا ته د کفر نه اسلام جوړو د اسلام نه ته کفر جوړي نو داغه باره کې تنور تمه چې ساتي نو الله زجر در کوي افتتمعون اوسم لا فتمان استس د د باره کې بالکل چې تنور تمه نه کی د کفر نه اسلام او د اسلام نه کفر چې کوم دیغه جوړي بس نور د تمه کټ کا ها بس ته کټه وای ذالق الذين امنوا قالوا آمنا بل دغه وګوره د دوی بل خباثت وګوره بل خباثت څه دی هغه نفاق دی ښا څه شی دی نفاق دوی په دې يهودو کې د منافقین دوه قسمه یو په امیانو کې واغې خو صفات تیر شو یو په دې يهودو کې منافقانو هغه بس تل کول وای ذالق الذین او کله چې دوی ملاو شي هغه کسان سره منو چې ایمان راوړل نو قالو دوی آمنا مونږ هم ایمان راوړل وای ذا خلا بعضهم الی بعض او کله چې بعض دوی بعض سره یو ځای شي نو قالو هغه مشران ورته وای اتحدثونهم اتبینونهم آیا تاسو بیانې دی بیانوي دوی ته بما هغه مسلې فتح الله علیکم انزل الله علیکم الله کولا کړی په تاسو باندې یعنی الله نازل کړی په تورات کې یا سهل الله علیکم الله درته اسانی کړی دی ولکا لبداس چلو شو چې يهودي با روانو کنا مسلمان سره ملاو شو مسلمان بوته چې زمونږ د پیغمبر او ته یو پیغمبر زمونږ تورات کې دا خبر راغلی چې راغلی چې الته بلاړو کنه نو الته بوته مولا سه بوسه شو وی تاغه ته تورات نه دلایل ورکړي خو چې تورات نه ولې دلایل ورته ورکړي د تورات خبره وي ته مکو دا الله تاسو ته خولې دي مل چاته مخ کار کوي بل چاته مخ کار کوي ښا لکه نن سبا د مناظرین څه دي دا ډیر بدبخته مخلوق دی خا مناظره ډیر بیکاره شي مناظر سړی بس کوي د سره به دلیل دي کنه نو کستا حق ثابتول مقصدی نو خدا وای چې لکه راشه ما سره دا دلایل دي هو دا واخله کتا په کیسه اعتراض نه ماته وای نو دې په ترغیب پورې دا دلایل ځان سره پټ پټ کوي یا مخالف پریق خبر نشي پوه شو کنه خبر نشي نو خندره ته بیا څه ساتي دا بیا ته سبل څه شي کدا الله دیني نو لیلها کنهارها پوه شو کنه دا غي شپه په شان د ورځې ده د هغې شپه په شان د ورځې ده څوک پکې ګډوډي نه شي راوستی ښه نو لهذا که هغه تا نه سل ځله په مخکې خبر شي که نه چې که دین که دین نه نو خو ګډوډي به پکې وکړي او که دین که نه نو هر سړی پې پوه شي ماشوم به مو ته ووایي چې مړه غول مه خوره پوه شو که نه نو دا کار د دین دی بما فتح الله علیکم وی دا ورته مه بیانوئ ولې ورته بیانوئ څه چل به وشي که چېرته بیان یې کړو ورته وی لیحاجوکم به نتیجه لا د لام د عاقبت ته لام تعلیلیه نه ده نتیجه به دار اوځي یحاجوکم به چې جګړه به کی تاسو سره به په دغه دلیل باندې چې دا کوم وته تا خولې ده عند ربکم پنیز درب تاسو باندې ولکوي د رب پنیز د رب پنیز بسنګي په آخرت کې به جګړه نه دا دور دغه خبرن دا عند ربکم پنیز در رب یعنی عند کتاب ربکم اطیع الله او اطیع دغه فردوه الی الله الی کتاب الله التراضی کنا ودل تک عند ربکم عند کتاب ربکم پنیز د کتاب در رب تا سبب در پس تورات راغستی چې تا وګوره دا دې پکې معلوم نو تی وته پخپل مخه ایت وی نه ویني پوه شو کنه کتا وته او خو نه سبب تورات راغستی چې دا وګوره دا دې زموږ د نبی صفات پکې راغلي نو تاسو یو ته مخای افلا تعقلون الله وی آیا تاسو عقل ها آیا تاسو عقل نه لری عقل نه کار نه لئی چې تاسو لا کشران منه کوی یا افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه کار نه لری چې تاسو مؤمنانو ته یو خبره کوی او مشرانو ته بل خبره یا افلا تعقلون آیا تاسو عقل اے دا دا معنی ته وخت کړی دا زه معنی مال ډیر خور نه کړی بعد مفسرینو کړی دا افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ چې بیا هم دغه مشر پس رواني چې دا د توي چې حق پټ کا او ته دغه خنزیر پس بیا رواني کنه نو ته دومره عقل دې نه لري دا عقل دې کار نه کوي پوه شو کنه ستا عقل کار نه کوي دا هغه تقلید فی الشرک و بس وای زه به پسې ځم وروره که دوزخ ته ځي که نه زه د خپل پلانکي صاحب سره خوشحاله یم نه تا دی ورسره خدای بوځي موږ د خدای وساتي پوه شو که نه څه شته زموږ هېڅ چا سره هم دوزخ ته نه یو تیار وروره داسې ګپ خو نه دی دا دوزخ تا ته څه ښکاري دا د پېښور جیل خو نه دی ومنهم امیون بعضې د دې یهودونه امیون امیان دي امیان امی هغه ته ویل کیږي چې هغه لا یکتب ولا یقرأ کتابت او قرائت نشي کولی پوه شو کنه بیا دغه چې کوم دینو په داسې ویل کده مور نه پیدا ای امي نسبت ال الام دی او بیا دا امیان دوه قسم دي یو امیان هغه دي لکه عرب چې هغه تر سره کتاب نه راغلي او یو امیان په اهلي کتابو کې دي چې هغه ته کتاب راغلي خو په کتاب نه پويږي صحیح شو هغه امیان دي چې زړه یې غواړي تهوا نو دې ته بیا څه معنی نه پښتو کې سکے الا امانیه مگر روان وي پاغه بی دلیل مسلو د مليان خپل پسې بی دلیل مسلې پسې رواني وینا نه بس دا مطلب دا چې دې دې بس ما زما په دغه دې ارڅ چرته وې دې منم الا امانیه مگر هغه بی دلیل مسلې د مليانو اندا یو و انهم الا یظنون دای په باب د اعمال کی په باب د عمل کې دی بی دلیل مسله راخلی و انهم او لري الا يظنون مگر ګمانونه کوي په عقیده کې عقیده کې ګمان پس ځوان پس رواني او په عمل کې پس پس په اماني او پس بي دلیل مسلو پس رواني دا دواړه فرقونه تاسو پیژندل دویمه معنی او کوي بل معنی چا کړی دا سورت حج کې براشي امانی ام امنیتون جمع ده امنیه قرائت ته ویل کیږي ښا څه ته ویل کیږي قرائت ته لکه سورت حج کې به هغه راشي الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته وګورځي شیطان فی امنیته فی اثناء قرائته امنیال ته څه ویل کیږي قرائت ته تلاوت نوس ګورئ ومنهم بعض د يهوديانو نه اميون اميان دي لا يعلمون الكتاب چې نه پويږي په معنی د کتاب باندې الا امانيا مگر فقط په قرات داغي باندې په تلاوت داغي پويږي او تلاوتونه کوي او معنی باندې نه پويږي دای په کلابيان زجر ورکړو خاطر دا ځان ته بل مخلوق ته چې دا وروره قرات باندې وازونه خسته خسته کوا په غوګونو لاس کې دا شور کوا او د قران په معنا ځان مخ وي وا په مقصد ځان مخ وي وا نو دا هغه دی بیا ښا و انهم الا یظنون او ندی دای مگر ګمان کوون کې دی پاک باب دا عقیده کې فویل للذین یكتبون الكتاب دا بل خباست ته اوم وم خباثت سره تحریف لفظی کوي او تحریف معنوي خو پرېګ دا هو کوي تحریف لفظیم کوي فویل للذین نو هلاکت ته پاره دا کسانو ویل وای ویل هغه هلاکت ته وای چې هغه فلحال واقعي وای هغه ته وای چې هغه انتظار کیږي ها پوښوي او بعد وی ویل کند ده په جهنم کې خو هغه روایت منکر دی پوه شو کنه بعد وی غر دی هغه ضعیف دی ویل چې کوم دې بس هلاکت ته وای تباہی ته وای نو فویل پس ویل دې تباہی دې لذین لپاره دا کسانو یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب او کتاب څه شری شروع د تورات د تورات شرح او تفسیرونه لیکي بأيديهم پخپل لاس لیکي ګوره دا نه چې بل چاته امر کړی نه نه پخپل لاس لیکي یا بأيديهم معنا دا دا بأيديهم بل معنا وکي بأيديهم من انفسهم د خپل ځان نه لیکل کوي بلا دلیل بغیر د دلیل نه د دلیل نه بغیر لیکل کوي رور لګیا د ځان نه بس په څه تفصیل وکړو څه تعویلات باطله وکړل ثم یقولون بیا وای هاذا من عند الله دا د الله د طرف نه دی دا دا الله حکم دی پوه شو کنه نتیجه صدا صدا پارا دا کار کوي دغه ځای وجه صدا لیشترو به ثمنن قلیلا چې واخلی په دې باندې مال لګو دنیا په واخلی ثمنن قلیلا معنا تیر شو مال لګو دنیا په اخلی هلکه دنیا په کتاب لیکلو څنګه اخلي نو خو خپل شرح ته تفسیر لیکي وای دا تورات تفسیر دی او دا الله کلام دی خلق باندې خرڅي یو خدا معنا او هغه په حقیقت کې د ځان نه لیکلي باطل خبري خو په دې خو څوک ګوره پیسې نه ورکي خامخا نه نه دا مال په څنګه اخلي مال په داسې اخلي چې را پاسي فتوا بدله کی فتوا